نو هغه بعل د بوت نوم او بک د بادشاہ نوم نو دی راولګېدل هغه ټولو علاقې له بعل بک نوم کې خوده نو هغه بعل بک دا د الیاس علی السلام د قوم د کلی یو نوم دا بعل بوت چې او بعض علماوی چې دا د وی خزینومو او دا بود دی جوړ کړو د زنانه په شکل دی بداغي عبادت کو علامه سیوطی رحمت الله علیه الاتقان کې لیکلی دی دا بود چې ونو تقریبا شل غزه وګدې جوړ کړو شل غزه اوسم باز دربارونه دي نو دا شل غزه بابا دی نو بابا بشل غزنو خو قبر چې ول شل غز جوړ کینو بشل غزې شو خا او د دې وې سلور مخونه جوړ کړو چار طرف ته د دې مخ دی مطلب چې کم طرف ته راځي نو بس د تب مخامخ او د د پتا تشا نه راځي او دا خلق دی تقریبا سلور سو کاله د دې بت په عبادت کې نختیو داغي تعظیم به کو داغي قدر به کو داغي عبادت به کو من جوری به کولا او شیطانان هغه براتل او دی بت کې بدن نه کېدل نو چې دای به کوم عبادت کو کوم نظرانه او شکرانه به ونه چاته به ویل قبول او چا چې بلغونه کمزوري کار ویل قبول نشو نو دا خلک به دا راخلاصو چې چاته به قبول وي نو به پجامو کې نه زیاده خوشاله نه به زماغه خو شکر دې قبول شو او په دې باندې پویدل چې شیطان قبول کړ ها نو دا الیاس علی السلام لګیا دی او دا غیرت کوي د هر نبی بیان چې وګوري داغه په دور کې چې کم شرک دی نو داغه را دې کړي تش فضایل نه دی بیان کړي او تش مسائل نه دی بیان کړي اول د شرک جړې استری او د شرک را دی کړي دی نوح علی السلام زمانہ کې پنځه خدایان هغه جوړ کړو واد او سوا یعوس یعوق نصر نو داغي مکمل چې د نور دی کړو د الیاس علی السلام په دور کې د بعل بت عبادت کې د نو د دیرا دوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې لات منات او زاو سورته نجم کې بداغي ذکر راضی فرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى او بعض خلک د زیارت په خوا کې به امامانی په زیارت کې به امامانی او نور قصې به کوي او دا بنوي چې دا څه نشي کولای وې دا مسلې چې د اختلافي په نه چیړي خدای خو دې غر کا دا چا اختلافي ګرځولې دا خود چې 1 لاک 24 هزار پیغمبران چې څومره راغلي دي دا غي ټولو اتفاقی خبره چې ونه هغه بیان د توحید او رد شرک اصولی مسائل د تمام انبیاو یوی او ته دا مسلې ته بنه کې د ته ضرورت نشتا او باز بیا دومره پسترګو باندې وړاندې چې هغه وی چې بس دا بوتانو نو ولې څه مطلب لکه ته چې د نیک بنده عبادت جایز دی خاري د بوت نه جایز دی نو قران کې بیا د نیکانو بندگانو د عبادت نه ولې منوا او د تمام جهان نه خو ډیر نیک چې دین هغه رسول الله دی هغه بیا ولې وی چې اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد اے الله زما قبر نه بت مو جوړاوه چې داغي عبادت کې دی شي نو که په قبر دا میلې او دا ورسونه جایز وي نو روزانه به د نبی رسول الله په قبر خلکو نه کولې نو دا الا استثناء د فکذبوه نه ښا مگر دا الله چونکړې شوی بندگانو چې هغه تکذیب نه وکړي پاک خلق نیکان او چې چا تکذیب کړو نو دی به اور کې حاضرېږي وترکنا علیه فی الاخرین او پرېخو مونږه پاغه باندې پرستونو کې چې سلام دی علی الیاسین په الیاس علی السلام او داغه په قوم الیاسین جمع راوړ په الیاسینو نو چې د شپې به روان شو نو سحر وختي به د لوط علی السلام په قوم باندې ورتلل چې شپې به سفر وکړ او چې کله به ما خام روان شو یا ما سحر نه روان شو نو ما خام به د لوط علی السلام په قوم تورې تیرېدل و انکم لتمرون علیهم مصبحین ای تارتن به سره وای یقینا تاسو خامخا تیریږي پاغي باندې سبا ټیم کې کله کله وباللیل او کله تیریږي د شپې ایا دومره د عقل نه کار نه لای نو کله سحر او کله د شپې نو ما پوی کړی چې سحر به کله تیریدل چې د شپې نه به د کور نه روان شو نو سحر بال ته ورسېدل ا د شپې به کله تیریدل چې کله به سحر نه روان شو نو شپې ټیم له بال ته رسېدل تجارتون والا به مختلفو ټیمونو کې وتل دویم دا د اکثر پیغمبرانو سره مخ کی ویل انه من عبادنا المؤمنین انه ما من عبادنا المؤمنین انه من عبادنا المؤمنین چې دو نبیانو نو همای راوړل دی چې یوی نو انه راوړل دی او داغه د ایمان تذکره وکړه او دلته د لوط علی السلام سره دا هم ونوي چې انه لم انه من عبادنا المؤمنین دا ولی نو علما جواب کوي چې د دینه مخکې چې څومره انبیا تیر شوی لکه الیاس علی السلام موسی او هارون علی السلام ابراهیم علی السلام نوح علی السلام نو داغه انبیاو چې داغه قومونو داغه د وجلو اراده کړې وي وجنو یې نه پریدو لکه د ابراهیم علی السلام د سوزولو اراده نه وکړي چې په اور کې سوځوا سي په مرګم سودم نه کیږي موسی علی السلام او هارون علی السلام پس ټول فرعونیان نور اوتی بن اسرائیل پس چې وجنو یو ختموي دا سی یو یو نبی داغه د قتل اراده شوی و او د لوط علیه صلاتو والسلام په باره کې قران کې داغه د قتل تکې نه دراغلی چې دی وجه چې قوم به غوسه شو وی با سي وې درې کلی نه بل کلی نه راغله دلته مونږ ته مسلې کوي نو د استو خبره به کوله خو د وجلو خبره نه دا کړي نو چې څومره پیغمبرانو د قتل اراده خلکو کړي وي نو الله رب العزت د هغه په باره کې ویلي دي چې سلام په طیبه سلامتیای د سوک وجلې نشي نو د د قتل اراده زکه نه و شوی نو زکه د سره سلامون ټکی رانغی او دویم دغه مخکنی انبیا چې تیر شوی دي نورستو خلکو بیا اغینا الها جوړول عبادت به ولا کو دا وې ډېر نیکان خلکو دا خلک پوي شوی نه چې دوی سره جنگ کو د دوی اختلاف دې سره کو وې دا نورستو خلکو کې داسې ناپوهه خلکو چې هغه به دې تر آمدد شوم ویلا خو دلوت علی السلام په باره کې دانه دی راغلی چې هغه هم چا عبادت کړي نو چې چاله عبادت کو نو داغه په بارا کې رالل چې وا تاسو د دې انبیا عبادت کوئ انه من عبادنا المؤمنین دې خو زمنګ نیک بندو زمنګ تابع او زمنګ د عبادت به کو نو تاسو داغه عبادت کوئ انهما من عبادنا المؤمنین موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام خو زمنګ عبادت بندگان او مؤمنان او یقینا یونس علی السلام خامخاو د لګل شو پیغمبرانو نه الله اکبر شپږم واقعا د یونس علی السلام او داغه عبدیت ذکر کوي او داغه عاجزی الله ته ذکر کوي یقینا یونس علی السلام خامخاو د لګل شو پیغمبرانو نه از ابقا کله چې بی اجازه تلاړ یا از ابقا ال الفلک المشحون هغه کشته ډکه کړې شوی تا دا ټکه لګ دا ادب وکنه از ابقا کله چې منډه کړه ال الفلک المشحون هغه کشته ډکه کړې شوی تا تفصیل مخکې تیر شوی قوم ته بیان وک نه کالا یا لس کالا هغه بيخي ونه منن نینوا علاقه کې دا قوم نو یونس علی السلام ته الله وی چې ستا په دې قوم به عذاب راځي ځکه د ایمان نه راوړي د تاسو تکذیب کوي ستا نو یونس علی السلام هغه چې ده کنه قوم ته ویل چې درې ورځې بعد به باندې الله عذاب را لېږي ځان تیار کړي قوم ویل چې دې نبی کله مونږ ته خبره کړې ده نو د دروغ نبی ویلي چې دې وی عذاب راځي نو ګورئ کده وو خو بیا دې مونږه سیری بیا به عذاب نه او کده رانه لاړ خوش چې عذاب راځي نو دته خو الله ویلو چې عذاب بدري ورځې بعد راځي دای ورته نه ویلو چې تزه اده ویل چې سه مذهب پر راځي اجتهادي خبره وا نو زه سو کوم چې دلته یې سارېګم پرې چې غرق شي دې ته روان شو نو چې د لاړ سمندر ته ورسېد پورې کېد په سمندر کې نو کشته ډکوا د ورمن ډکله اشاره وکړه چې ودرېږي ما هم ځان سره اوچت کړي کشته والا لالچ وکړ چې سورلې بډېری اوچتې کو نو پیسې بډېری ملاو شي نو سورلې کې دیم کې نو کشته درنوا سمندر کې هوا نامناسبه شونه کشته ډوبېدا کشته والا وی وزن سیوا ده بعیدا نشي بچ کې ده اوس مجبوری ده یا به ټول ډوبېګو او یا به داسې کو چې یو کس به ټوب کې نور به بچ شي نو چام نه ټوب کو څوک به دونه تکړه چې بس ځان مړ کې نور کوي تاسو ځای نو یاره داسې نه کیږي راځي چې هیڅ کواچو نو چې د چا نوم راو ختن وروره بس بیا به پکې خفغان نه کوي بیا به هغه ټوپ کوي نو چې هیڅ کې واچو نو بس هغه د یونس علی السلام نوم راوته نو یونس علی السلام بس کړه وی بیا د مجبورۍ نه بیا سمندر ته ټوپ کا او چې سمندر ته ټوپ کو نو مې تیر خو ګوره دا خبره علماو لیکلې دا قرطبي چې دا د هغې شریعت وګوري چې د هغې شریعت کې داو چې بس ټول غر کېږو نه هیڅ توا چې چې د چانوم راووت نو هغه دې ټوک خدای دې نه راولي او داسې حالت زمنګ په دې دور کې راشي ما سنه چې توې چې زه خو رمضان کې تلم په قران کې مې د یونس علی السلام کې سویلې د منګ بم داسې کوو نو دا زمنګ شریعت نه لري زمنګ د شریعت حکم دا دی چې ټول کشته والا به الله تمینت او زاری کوي چې یا الله منګه بچ کا که الله بچ ور خو بچ شو که غر کیږي ټول به غرق شي خو په هیڅ باندې به یو کس نه غورځيږي سمندر ته چې دا سې چلو شي چې یو دی غورځي زمنګ په شریعت کې طریقه بدله ده ښا د دنیا غنی کمل اوس پیدا ورک یو مطلب دا دی کنوې د په دنیا کې د ډیرو تسبیح ویونکو نه نو لا بالله به صفی بطنه لا یوم یبعثون خامخا د به وخت تر کړه په خېټه د مې کې تر قیامت یا هغه د مې خېټه کې تسبیح ویلو ته اشاره ده کنه وې د تسبیح وینکو نه په خېټه د مې کې خامخا د وخت تر کړه په خېټه د مې کې تر قیامت نو تسبیح وی او هغه کلمه سورته مخکې تیر شوی و غالبا سورته انبیاء کې فنبذناه پس غرزو منګه دلرا بالعراء پډاګه پوچا وهو سقیم او دیو سقیم مان ضعیف البدن بدن داسې کچا شوو ولی اوا په نه ولګېدلې او مې خټه کې خوبې او بو کې پروتو کتاب ویل لکه د ماشوم بدن چې ماشوم سو وخت پیدا شي ټول خوګېده خوګېده کې ناشته نشو ودرېده نشو ګرځېده نشو ځکه بدن کمزورې شوی وهو سقیم دی او بیمار الله اکبر د الله دی قدرت ته وګوره غټ غټ میان شته کنه الله مې ته ویل چې سیټ تشا سمندر غاړې لراشه او یونس علی السلام به واپس الټه کې او غرزه وي مې چې الټه واله نو بس داسې هغه ته یونس علی السلام یو غرزو نو یونس علی السلام په سمندر په غاړه پروت وي څوک نشته چې دی راوچت کې وبوي اې کې خپل کس تاسو خیالي راځي نری نری غونې ازغي د دې مج د ازغې په کې کار نه کوي ډیر دلا مچان وې ډیر ناراضي نو الله پاک د دې سره چې دینو د کدو نظر غون کړه وارسلناه الی مئات الف نو یزیدون او دوباره ولېګ منګه غلره 1 لاک تا او په مان د بل بلکې دا غینم زیات تا هغه قوم لا واپس ورغی ځکه غی ایمان بیا راوړو پس ایمان راوړ د خلکو فمتان نو مخ کې ایمان راوړ خو اجمالی اوس تفصیلی راړ پس سکه ورکړه مونږه غي ته تر یو وخته فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون اوس د دې ځای نه دریم باب تر اخره په دې کې حال ذکر کوي د پرشتو او بیا حال د جناتو بیا زورنا د مشرکین ته او بیا زیره بیا تخویف اخروی دی بیا داوود توحید چې هغه مرتبه ده په ټول صورت فاستفتهم پس تاسو کده دینا لربک البنات رد په مشرکین بالملائکه یاره ګورا دی وی چې پرشته د الله نونه دي نو الله وی چې ښا د دې خلکو نه تاسو کنه دی خو ځان لزامن خو خینو الله د نونه خو خی کلا چرم دا سنه دا انهم من افکهم لا یقولون یقینا د خپل دروغ د وجنه دا سوای ولد الله بچنی ولی دی نایبان نیولی دی الله و انهم لکاذبون یقینا د خامخا دی دروغ جن اصطف الملائکه بنات علی البنین ای غره کړی دی الله پاک نونه په زامنو باندې خلق د الله نونه خوخی دی چې تاسو وای چې پرشته د الله نونه دی مالکم څه دلیل دی تاسو د پاره کیف تحکمون سرنګ فیصله کوي تاسو آیا دومره تاسو نصیحت نه لای هم لکم سلطان مبین اشتره تاسو د پاره دلیل ښکارا مطالبه د دلیل راوړ یو کتاب تاسو راوړ کتاب تاسو کې تاسو رښتینی چې پای کې د الله د طرف نه راغلی او دای لیکلی چې پرشته د الله نونه دي او دا پیریان چې دین وای دا د الله سرګنې او اوخې دی لکه کنه او د الله پرشتي چې دی وای نعوذ بالله دا د پیرین پیدا دي ځکه خصوص وینم نه دا وی پلار خو الله دی او مور پیری دی وای نعوذ بالله نو یا خدا وا چې دای د الله او د پیریانو مینس کې نسب جوړ کړو د درو او یا داوا چې بعض خلکو به ویل ابن عباس سے بوای مشرکانو کې هغه به ویل چې الله پاک او شیطان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وای نقل کفر کفر نه باشد دا وی دواړه ورونه دي خو الله خکارونه کوي او دا شیطان دا وی ناکاره کارونه کوي دا خره دا الله او دا شیطان ناکاره دی نو دګوره شیطان کان من الجن دی کنه دا هم د پیریانو ډلې نو نو دا دی د الله او د پیریانو مینس کې ګوره رشتہ او نسب پیدا دروغ ویله سیدا یا دی چې بویل الملائکه بنات الله پرشتي د الله پاک نونه دي بلکې دا مشرکان په دروغ روان دي او ځان گمراه کړي فإنکم یقینا تاسو و ما تعبدون او هغه چې تاسو د عبادت کوئ د الله نه ما سوا ما انتم علیه بفاتنین نه تاسو پاغي باندې گمراه کون کی او تن لرا چې محتاج دی نو بیا به دې څنګه دغه عبادت وکي نشته زمنګ نه وطن مگر داغه د پاره د مقام معلوم په عبادت کې پرشته وي ها مقام معلوم داغه د پاره د مقام معلوم حدیث کې راځي چې اسمان کې د یوې لشته برابر زم پاتې نه دی مګر پای کې پرشته یا ولاړی او یا په سجده یو د الله عبادت کوي ان مخفف من المثقل یقینا و دې چې دی بویلا د کاپیرانو لو ان لو ان عندنا ذکر من الاولین کوي زمنګ سرا ذکر کتاب پشان لړم بنو لکنا عباد الله المخلصین خامخا هو بمنګ بندگان د الله غوړه کړې شوی نو ډیر انبیا داسې دي چې هغه د کاپیرانو وجلی دي نو چې الله امداد کو نو هغه ولی شهیدان کول جواب یو خو په دې خبره رمضان پوه کوي چې نصرت عام دی که هغه نصرت بل حجت وي او کو نصرت بل فتح او بل غلبه وي او دویم دا ک نصرت فی دنیای او ک نصرت فی القیامتی نو ګورا د انبیاو خبره د حجت په اعتبار مضبوطه وا دویم دا دی چې مراد تی نصرت په قیامت کې دی چې دی له الله امداد کوي د دی مخالفین به جهنم ته غورځي دی به جنت ته بوزي دا یو جواب سراج المنیر لیکلی دویم جواب دا دی او دا محقق جواب چې انبیا دو قسمه تیر شوی دي دلته خل عبادنا المرسلین وای کنه یو انبیا دی اغا چې هغه ته رسولان وای هغه ته نوې کتاب او نوې قانون او شریعت الله والا کړی اصحاب الشرایع ورته وای دویم هغه انبیاو چې هغه ته نوې قانون نه واله شوی چې بل نبی به وفات شو نو هغه قانون به بیا د چلاو صحیح شو نو دین مراد هغه رسولان دي چې هغه اصحاب الشرائع نو هغه له الله امداد کړي دي او هغه الله د کافر د لاس نه دی وجلې دې پوه شئ دا دویم جواب شو قرطبي کړه دریم جواب یو د مقام د جنگ او د جهاد یو د مقام د تقریر او د بیان او د دعوت نو دا امداد دا وعده د الله پاک د جنگ وخت سره وا او د نصرت نه مراد دا دی چې نبی الله چرته د کافر د لاس نه دی وجل جنگ چې کله مطلب جهاد دی جنگ دی نبی تله دی نو نبی د کافر د لاس نه دی شهید شوی او مقام د دعوت کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا د ټول صورت خلاصه شو چې دا مشرکان کمی خبرې کین او الله دا غینه بالکل پاک دی او ګوره انبیاء ول سلامتی او نجات الله ورکړو الله ته محتاجو او په دغه د الله حمد وایا سبحان ربک رب العزه پاک دې رب ستا چې رب د عزت دې اما یصفون داغه نه چې دې بیان نه وسلام علی المرسلین او سلام دې د الله تر طرفنا بلګل شو پیغمبرانو والحمدلله رب العالمین او صفاتونه د کمال دی خاص الله د پاره چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو ده په مخ کې صورت کې تزرع و د مستفینو د چونشو خلقو په دې کې داغه د مصايب ذکر کوي چې مصايب پر راغلي یا مخ کې صورت کې ویلو چې دی و اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون کله چې بدای ته لا اله الا الله ویلې شنو دی بزان غږ غنا نو پدې کې دا غي تکبر او د غټ ځان غټ غنلو وجه خې په میات کې چې د مسلې توحید د وجه نه کنه یا مخ کې براءت د عابدانو او معبودانو ذکر کا په یوې طریقې دلته په بلې طریقې سره ذکر کړي داود صورت ابتلاء المستفین آلته د نیکانو خلکو عاجزی وا دلته د نیکانو او چونشو خلکو ابتلا او امتحان چې الله په امتحانونو راوستیو خلاصه د صورت دا صورت درې بابونه ده اول باب چې ده دا به آیت 14 آیت پوری پدې کې شهادت د قران ذکر کې سره د ترغیب نه قران ته بیا زجر ورکی د هغه په استکبار بیا تخویف دنیوی په ذکر د اقوام مکذبه زجر ورکی په انکار د مقاصد اربعو او په اخر کې تخویف دنیوی امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ذکر د حال مخصوص د داوود او د سليمان عليه السلام دارنګي صورت ممتاز ده په ذکر د ابتلا او د امتحان د ایوب علی السلام او صورت ممتاز ده په ذکر د واقعې د سجدې د آدم علی السلام او صورت ممتاز ده په ذکر د جګړه د جهنميانو او صورت ممتاز ده د اغه د نفرت کولو کې د دعوت د نبی علی السلام نه ذی ذکر نو یو معنا دا ذل بیان چې خاوند بیان دی یا ذی ذکر معنا ذی شرف چې خاوند عزت دی یا ذی ذکر معنا خاوند ذکر دی یعنی ذکر ما یحتاج الیه الناس هرغه خبره ذکر کړي دا چې کوم خبره ته خلق محتاجی یا ذی ذکر معنا صاحب ذکر چې د ذکر خاوند دی مړه داسې سړی راغلی دی چې خپل پردي ټول دی یو بل سره په جنگ کړی وي او خپل پردي دی یو بل دشمنان کړی وي تفریقې پکې پیدا کړ ډلې پیدا کړې وای ټول عرب یو ډله وا او د پکې جدا جدا ډلې جوړ کړې خپل کې جنگي داس مصیبت دی نعوذ بالله اوس هم داسې وای یې رېجی دې درسونو سره تفریقې راځي دې سره نفرتونه خوريږي یو یو پسې لګي بل بل پسې لګي دا غزاړې کسی دي کنه ویلو کا پیرانو دا دې جادوګر دروغجن اجعل الالهه اله واحده ایا د ګرځول دي ګڼ خدایان الہ یو دیوی چې نور هیڅ څوک سن شي کوله هر څه یوازې الله کوي وای کله چې حضرت عمر اسلام قبول ک مسلمانان ډیر زیات خوشاله شو چې زوس بلغونه منګه ګلاو ګرځو عمر برا سره مرګره د خو مضبوط بدمعش سړیو او مشرکان د قریشو ډیر سخه پښو چې لکه اوس پورې بموال او ټکول نو عمر ته پوسوک سو یاره ځان له سکار ګوري نو پنځیش کسانو یو جرګه جوړ کړه او مشران مشران په کرالل ابو طالب لټول په جرګه کرالل ابو طالب ته وای چې ته زمنګ مشری زمنګ د پلار په ځای او دای او دای او مونږ تعالی راغلی او ستاور سره خبره نه کو تا سره خبره نو یې سره تا وای وای ګورا د یو څو کسان دي ناپویا یو سره ستار واره دی غي مشر دی او دا نور سره یو څو مرګري شي وي کنه او دای ګورا بی وقوف خلق دی دی وای چې موږ مسلمانان یو زمنګ نه بغیر دا ټول خلق کافران دي موږ ته ګورا کافران وای او د کلوي لات سن شي کوله او کلوي منات سن شي او کلوي عزای نشي او کلوي زمون مشران نه پویدل او مونږ خپې ګورو تاسو ګور ډیر عجیب خبرې کوي وې مونږ دې لراغلی یو چې ته زمونږه او د خپل واره مینس کې خپل بس مشرې ته فیصله وکړه چې تاسو څنګه ویل مونږ باغو ابو طالب اخو چون کې مسلمان خو نو دون اهمیت نه خو نو خبر هغه وی چې تاسو دومره غټه جرګه راوستې ده نو زبر واره راو غواړم مینت زاری به وته نو نبی علیہ السلام پسې سوال جواب ولېږي چې تراشه نبی علیہ السلام چراغې نو دا خپل تر ابو طالب ورته وی واره ګوره دا خلک چې د کنه دا پردي نه دي دا ستا قوم دی دا ګوره زمونږ پلانې خپل دی دا پلانې دی زمونږ یو بل سره ورکړي راکړي دي رښتې دي بې پردې تلل راتلل دي دا مونږ ټول یو خلک یو نو خیر دی ورواره دی چې سوي کنه نو لګه گزاره ور سره وکا ته دا یو په بيخي مزه کنه چې سره خپل وې او د بل هغه تاړو غوږ نګدي دا خبره زه داسې کوم دا تفسیر لیکلی دا ته بیا د خپل زماني خبره ته ګور نو دی بم دغه شان تا ته وي ته یو خو اولی داسې زی خیر دې لګه گزاره کوا دا ګور دا خپل ولی به ختميږي رشتہ داری به ختميږي او دا بکیږي نو نبی علی سلام او ته چې کاکاجی دای سره راغلی دی دای سغواړي چې زاغه وکما نو دوی ورته ویلا چې موږ نورې سم تا ته نه وایو ته زمونږ خپلې رشتہ دارې ته ډېر خسړې خو بس دا کار دی خنه دی چې ته زمونږ د خدایانو پسې لګیای نو دوی تا نه سوالي خو ځکه چې عبادت یې سو کوي نو کوي چې نه کوي نه دی کوي نو ته ولې دې پسې خبرې کوي نو ته به داسې وکې کنه چې ته زمون خدای پس سم وایا بس ته الله پس سن وایو ته منګه مچېړه منګ بتا نه چیړو خیر دې ته مکه وخه لکه دا خبرې خو مکه وکړه نبی علیہ السلام ته وی کاکا جی چې ته دا زما قوم دی کنه نو یو خبر او کوم یو کنه وې دې قوم ته ما چې قوم ز په تاسو خپکیګم ستاسو خیر خوایم ستاسو عزیز ما ورور ما یو خبره در تکوم زما ومنای یو خبره د صرف تملکون به العرب وتدین لكم به العجم د ټول عرب حکومت به تاسو ته ملاو شي بادشاهان به شي چې هغه منای او دا عجم خلک نه دي دا بس تاسو غلامی کوي بیا بس تاسو تابع که تاسو دا خبره زما ومنله دی وتوی په خله د ګل شه دا خو ډیره ښه خبره چې دومره عزت په منګ ته ملاویږي او داسې اوچت مقام په منګ ته ملاویږي بالکل وای کومه خبره ده نبی علی السلام وتوی دا کلمه وای چې لا اله الا الله او دې ته چا منی نه هغه خپل خبره وکړي نبی عليه السلام او تری ولا پډاګه پرې خود او دې ته بیا روان شو نو الله رب العزت هغه نقشه ذکر کوي ها ویلی دی کاپیرانو هازا ساهرون دا دی جادوگر کذاب دروغجن اجعل الالهه اله واحده اگر زولی د غن خدایان الہ یو ان هازا عجیب ده مونږ 50 نسوال جوړ کړی دي کنه دا د دې زموار دا د دې او دا د او دیوی دا ټول به یوازې الله کوي یقینا دا یو شی دی ناشنا وان طلق الملأ منهم روان شو مشران د دینا انیم شو کشارانو ته وی چې تاسو هم تیزای واصبروا علی الہتکم ټینګ شي کلک شي په خپل باطل خدایانو الہای دې معبودان باطل او تویل خپل خدایان باندې پرې دی ان هاذا لشیء یراد یقینا دا خامخا یو شی دی چې غوښته شي زمونږ نه نو ګور خلکو له بیسنګ تاثیر ورکوي په جرګه و تلاړو نو چې جرګوم نه مني نو سو سره چې کم نه پوهه سره دا خو ډیر ظالم سره چې جرګم نه مني کنه نو سره بسکه لکه جرګه مو ته ملامت وای نو چې جرګه وس غلطه کینو بسنګ منی چې د باندې به وحی راځي په بل چانه بلکې الله وی دای زکه دا خبره کوي چې دای په شک کې من ذکری زما د وحی نه چې قران دی بل لما یذوق عذاب بلکې دای لا نه سکله زما عذاب نو زکه چې کم دی کنه دای دا خبره کوي چې عذاب ورته ملاو شي نو دوی ته به پته ولګي ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب اي دوی سره خزانه د رحمت در استاد چې غالب او بخنه کون کړي ګوره دا خزانو مالک خو الله دی نو الله نبوت هم چاله چې ورکه یې غیله ورکه کنه ام لهم ملک السماوات بیا تسلی نا ام لهم ملک دا بل زجر اې دې د پاره د بادشاہي د اسمانونو او د زمکي و ما بینهما او دا غیر چې په منځري دواړو کې دي فلیرتقو فی الاسباب پس ود خيږي په فی الاسباب په پوړو باندې یا پلارو باندې ودی رسي اسمان ته والته دی وਹੀ بند کی کوسی کیږي جند ما هنالک لخر ګوټه دې په دې مکه کې محزوم من الاحزاب شکست بو تملاو شي په شان د مخکنو ډلو باندې لګي غونې خلک دي یو ورځ به دې ته شکست ملاويږي یا جند ما هنالک دلته دویمه معنا لخر دې په دې مقام د په مقام د مقابله کې لوی لوی لخر محزوم من الاحزاب چې ته شکست ملاو شوې ده د ډلو نه غټ غټ لخرې د مؤمنانو مخکینی ټینګی شوی نو دا بس ټینګی شي کذبت استخوی په دنیوي نسبت د دروغ کړه او مخکره دینه قوم د نوح علی السلام او قوم د قوم د نوح علی السلام او عادیان او فرعونیانو ذل اوتاد فرعون چې خاونو دل میخونو چې چاته به غصه شو نو میخونه به په لګاول تقوال یا ذل اوتاد چې خاونو د طاقت ډیر طاقت ور سره خو پاغي خلاص نشو او سمودیان او قوم د لوط علی السلام او اصحاب الایکا او هغه بڼوالا جنگي والا قوم شعیب علی السلام اولایک الاحزاب دغه ټولی ډلې وی ان کلن الا کذب الرسل ان په معنا د معنا فیا ندی دا ټول مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو فحق عقاب پس لازم شو پای باندې زما عذاب ما ينظرون الا هؤلاء الا صيحه واحده ان ډایرک به دا خلک را پورته کیږي ما لها من فواق دومره مهلت بمنه فواق دی ته وای دا زنانا یا نارینه چې ساروی لشي لکه په خوا به اوخه وي کنه اوخه به لشله نه بعضی ساروی کې دا مرضی چې دا لشي نو داس بعضی پي په دی غولانس کې واپس او تختی پټي نو چې خيار خزې نو هغه ته بیا بچی را پری دي نو دا بچی ته بیا غ پي را پری دي نو بیا تیراول شي نو د بین الحبلتین چې دا کم وخت دومره انتظار بم نه مالها من فواق نبی دا غیر پر معمولی اساره دل وقالو ربنا عجل لنا زجر بالاستهزاء ویل دی رب زمنګا په تلوار را کمنګا تقتنا زمنګا غیصه د عذاب مخکې درز د حساب نه دی به ویل چې دا حق دی کنه چې قیامت کې به بیا عذاب نه نو یاره بس موږ لري خپل عذاب په دې دنیا کې راشي چې دلته نم غر کې لاخره کمه دی چې راضی دا وای دی اسی وای یا قطنا زمنګ عمل نامه مخکې د راضی دی حساب نه اصبر علامه یقولون اوس د دې ځاینا دویم باب دی تر آیت 68 پوری په دې کې ابتلا ذکر کوي د درې انبیاء او تفصیلا د دریو انبیاو ابتلا او امتحانات تفصیلا به ذکر کې چې په دې امتحانات راغلو او د نورو انبیاو هغه به اجمالا ذکر کړي بیا دلیل عقلی دی او زواجر دی او په اخر کې بیا زیره دی او تخویف اخروی دی تفصیلا چې عبادت به ډیر زیات کو او دینه معلومه شوا چې الله در له طاقت درک نو طاقت ضایع کوه ما ته دین کې خدمت پکې ډیر وکا ډیرو خلکو الله طاقتونه ورکړي دي نو هغه ایله بیله بس طاقت په کبړو کې ښکارا کوي اله بیل طاقت هغه په منډو کې ښکارا کوي اله بیل طاقت هغه په دنیوي کارونو کې ضایع کی دون دون بورې لکه د غواګانو د خرو می اوچته کړي وای کنه دا دا طاقت اوستا طاقت په دین استعمال کا داوود علی السلام له الله طاقت ورکړې ده نو ګوره طاقت څنګه و حدیث کې راځي احب الصيام الى الله صيام داوود محبوب روزي الله ته د داوود عليه السلام روزي وي ولی کان یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به روزه و نو یو ورځ به کو جواب وای مال الله طاقت را کړې نو زی نیولې شمه نو روزانه به یو ورځ روزه او یو ورځ کوزه وا او داوود علی السلام سو کو بادشاہ مو او پیغمبر مو بادشاہانو له خو تکلیف نه ار څه ډیر تیری هغه په دین مینو اغار سره بیله تور کړو روزه به ونی ولا چې ضرورت می خوراک ته نشته چې رب رانه رضای او په تمام منځونو کې الله ته محبوب منظم تهجد کې د داوود علی السلام منځو چې د شپې تر نیمې سي پورې کان یا نام نصف الليل تر نیمې شپې پورې به ودو نو بیا برا پاسه د لګي سکه سلس کې به ودرې د الله تا او د شپې په اخیری سدس کې به بیا ود شو دې طریقه باندې به الله ته ودرې دا او داوود علی السلام هغه بچ عبادت د الله پاک کو زل اید وکنه داوود علیہ الصلات والسلام هغه تورات داسې یاد کړو چې اوخ به دا اسب ول راوسته شو او په اسبانه چې بزین سمیده کنه نو هغه به د زبور تلاوت خلاص کړو روان به نو د زبور تلاوت وکړو دی ول جمعات کې نه کینی په ټول شپه ورځ کې یو غنټه هم نشي کېناسته او هغه بار وخت د زبور تلاوت جاری ساتي دا سي په عبادت مې نو یاد کا زمنګ بندا داوود علی السلام چې خاوند طاقتو انه اواب یقینا دی را ګرځیدون کې الله تا ډیر را ګرځیدون کې والله تا او دا صفاتونه شمار ښا دا بل سلورم منګه تابع کړو غرونه دا غسرا یسبحن بالعشی والاشراق تسبیح به وی دا الله بیگا او د نور خطو په ټیم کې و طیرا د شپغم تابع کړو منګ دا غد پارا مارغان محشورا را جمع کړي شوی وم کل له اواب ټول دې الله تو را ګرځیدونکو یا داوود علیہ السلام ته عاجزی کوونکو تابعدارو که د داوود علی السلام ته ضمیر راجی شنو بیا به داسي وي ټول د وجه د داوود علی السلام نه راګرځیدون کې الله تا وشددنا ملکه دای بلا مضبوطه کړو مونږه داغه بادشاہي واتیناه الحکمتا دا اتم ور کړو مونږه هغه ته الحکمتا پوی د دین وفصل الخطاب او فیصله کوونکی خبره نه تعریف صفاتونه د داوود علی السلام وکړل چې دا انعامات په منګه کړو اول زمانہ کومه بیا به دې کې خبره کو ان شاء الله وهل اتا کنبا الخصم هل په معنا د قد په تحقیق سره راغله دیتا تا نبا الخصم خبر د هغه جګړه کونکو یا په خپل معنا آی راغله دیتا تا خبر د هغه دو جګړو کونکو اس تصور المحراب کله چې هغه اوخه تل په دیوال باندې د عبادت خانه په دیوال یقینا دارور زماره له 99 ناجا د د یو کم سل ګډی دی ولی ناجه واحده او زما یو ګډه ده فقال اکفلنیها نو دی وای ماتا چې حواله کداغه ګډه ماتا هما دا یو مال راک زما بسل شي او ته بیغم شي وعزنی فی الخطاب او د زورور د ما باندې په خبرو کې نو زه سو کما تعالی راغلی ما قال نو داوود علیہ السلام ته ډایرک وی ابل نیډو تپوسو نه که سوچ کوا دلته خا قال نو دیو ته وی لقد ظلمک په تحقیق سره د خو ظلم کی تا باندې په غختو د ګډ ستا چې یو ځکه د خپل ګډو سره ان و ان کثیر من الخلطاء یقینا ډیر د شریکانو نه یبغي بعضهم علی بعض خامخا زیاته کوي باز د دې په باز نور باندې الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړې دي عملونه کړې دي نیک وقلیل ما هم او ډېر لږ دي دا کسان وزن داوود او ګمانو ک داوود علی السلام انما فتناه یقینا موږ امتحان کړې ده په د باندې دلته کې یو قصه ده او دې سورته سواد کې د دروغ قصې ډېرې جوړې شوې دي نو لږ به منګي ساري خو الله دې خیر کړي یو دا چې دلته یو قصه خلکو جوړه کړې ده وې داوود علی السلام هغه غسل کول وما په خپل محل کې ناستو یو مرغې را امتحان دی کنه مرغی رااله وای داوود علی السلام چې وکړه ډیره مزیدار مرغی و روشندان کې کې ناستا نو داوود علی السلام پاغي پسې ورچت شو چې زیراونی سو دا قصه چې زکو ما سن چې سبا تکې دا زر رد د پاره کوم غره ها رد پکو چې دا دروغ دی خو تفاسیرو کې دي قصصو واقعاتو کې دي نو چې تپک پوي شي په حقیقت نو داوود علی السلام و هغه مرغۍ پسې ورچت شو چې زیرا نیسه نو هغه مرغۍ د روشندان نه والو چې والو ته نو داوود علی السلام ور پسې قتل چې دا کم خوازي نو دا خوچت زیو لاندې کورونه ښکارا کېدل نو یو زنانا هغه ولید چې ډیره زیاته خيسته وا نو داوود علیه السلام په زړه کې داغي مینه پیدا شو استغفر الله نو وی تاسو کو چې دا زنانا دا کور د چا دی نو د په فوجیانو کې یو فوجیو چې هغه ته اوریا وی وی دا د کور دی جی ها دا خلک د خزه ډیره خولې و لکه وای کنه خدا نشي کولای چې اوس دته وای چې ته مال راکا نو د به د اوریا جهاد للیګا نو چې کوم به سخت ځو نو هغه له به ولګي کدی کې شهید شي نو خبرې دا خزه به ماته پاتې یو مطلب داسې وای سو کوئی هغه ته ویل چې وروره ته چې سونه پیسې غواړې مال غواړې والا خو دې له طلاق ورکړه چې دا ځو څوک وای دا اوریا چې دینو هغه خطبه کړي و وخته او مسله دا چې څوک چا کړ د نکاح پیغام ولېږي نو چې هغه ته او یا نه نه ویلې شوی نو تبه نه داوود علی السلام چې پوه شو چې هغه ورکه رضی راضی نو دی ورغه ویغله مو ورکه مال را دا ټولې کسی کتابونو لیکلې دي نو دا وای داوود علی السلام ته الله دو پرشته راولېګلې ځکه وای د داوود علی السلام یو کم سل خزی وی او دا یو خزه و د یو غریب نو دای متنوسو دی وای مال راک نو دا دو کسان رال چې یو زما یو د یو کم سل ګډی دی او زما د غریب دا یو ګډه د دامرانه واړي وای دا خو ظلم کوي نو سوچ وکړه چې دې ظلم کوي نو زه هم ظلم کوم چې زما یو کم سر خزشتو د دې غریب نه دا یوم را ولم نو دا د الله نه معافي وغوښته دا مکمل دروغ دی څه شي مکمل دروغ ولی اسی ته سوچو کنا اول د قران ته وګوره الله نبی علیہ السلام ته وی چې وصبر صبر او د صبر نمونه او تسوک یاد کړ وذكر عبدنا داوود زمنګ بنده داوود علی السلام یاد کړ د صبر نمونه غوا نو داغه نه صفاتونه ذکر کړل نو چې هغه داسې کچا کار کوو نعوذ بالله نو زمنګ نبی تبارک الله غیا دو چې داسې وکړه یو دویم د هغه د نه صفاتونه چې تا ته ما وخت وشمارل قران کړی دي د دې صفاتو نه دا خبره خلاف ده چې داسې انسان کلم داسې کار نه کوي بل دا چې یزید الرقاشی سیب لیکلی دي چې دا خبره ضعیفه ده ابن کثیر هم لیکلی زبد علماء او قال تا ترسته وي نو ضعیف روایت هغه نه څنګه یو خبره په نبی ثابتې دی شي بل دا چې دې کې نسبت د قتل کېږي داوود علی السلام ته قتل خو ګناه کبیره ده هغه څنګه داسې اراده کوله بل دا چې حارث الاعور سے وای چې د سدی ناغه نقل کړي او سدی د حضرت علی نه نقل کړي یا حارث الاعور او سدی دواړه د علی نه نقل کړي کما دا قصه د چانه واورې ده او د دا په داوود علی السلام وراړه ولا نو یو سل شپې ته دوری ولا ورکړي د عام خلکو باندې چې څوک دروغ جوړ کړي نو داغه اتیا دوری دي خو چې نبی باندې دروغ جوړ کړي نو داغه مقام خو چت دی نو د اتیا و اتیا سو کیږي 160 ډبل دوری به ورکو 160 به ورکو پوښوي نو یو سل شپې ته دوری به ولا ورکو نو دا قصه غلطه ده ابن کثیر لیکلی دی وای ذکرها هنا المفسرون قصه دلته مفسرون یو قصه ذکر کړي ده اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات چې اکثر د دې قصې ماخوذ درسنه د اسرایلیات اسرایلیات هغه خبرو ته وی چې د يهودو نه را نقل شوی قران حدیث کې د ذکر نه راغلی په دې کې د معصوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو شی ثابت نه دی وای دارنګا نور تفاسیر هم لیکي روح المانی لیکي چې ول مقبول من هذه الاقوال ما بعد من الاخلال بمنصب النبوه په دې کې باغه خبره مقبوله چې نبوت هغه منصب ته پکې خلل او نقصان نه رسید هغه نه لري ولل قصاص کلام مشهور دلته د قصو والا د مليانو یو مشهور کلام دی خلا یکاد یصح نږدې نه ده چې دا خبره صحیح شي ولې دې کې خو د نبوت هغه منصب ته خلل او نقصان رسیږي صحیح شو او بیا هغه خبره هم کړې ده چې علي صاحب وایي چې چا درته دا قصه وکړه نو او ما د چا نه واورید نو جلته زب اغل چې کم دین وهل ور کوم دوری سونا 160 جلدا 160 دوری تفسیر قرطبی لیکي چې په قران کې او په تفسیر کې په آثارو کې دا قصه چرته نه دراغلي دا دروغ دی خازن لیکي دا قصه ضعیفه ده جساس لیکي دا ضعیف مړه خو هر تفسیر چې صحیح تفسیر ګوري دا به لیکي صحیح شو اوس اصل قصه څنګه وزا دا خو کمزور شو دا خو نه من دلته خو څه خوشته کنه اصل کې خبره واوره په دې کې صحیح مطلبونه دادي یو مطلب دا دی چې دا کسان داوود علی السلام تقسیم کړو د ورځو د خو بادشاہو یو ورځ د عبادت د پاره وا پاپتا کې یو ورځ وا د خپل بیبیانو د پاره یو ورځ وا هغه د پیسلو د پاره وا صحیح شو او یو ورځ چې کم دی نو هغه د خپل کارونو د پاره و یو ورځ د بیبیانو د پاره یو ورځ کارونو د پاره یو ورځ د بنی اسرائیل د فیصلو د پاره او یو ورځ د الله د عبادت د پاره سورج شوي سلو بس روزانه به دا ترتیب جوړو داسي الله رب العزت ته دا ترتیب خوګ نو خوخ نو په هغه رز باندې پرشته الله د انساني شکل کې راولګل دا پرشته وی اصل کې یا دوه کسانو چلو په هغه رز باندې رالل چې کومه داغه د عبادت رزوه ور بندو په دیوال ورته راوړل دای ورته خودل چې د خلکو به ضرورت او تبه چې دینو عبادت کې لګیای نو دوی به سلو رز ته صبر کوي نه عبادت په خپل ټیم کې کوا فیصله په خپل ټیم کې کوا د بیبیانو خپل حق ادا کوا خپل کار په خپل ټیم کې کوا دا یو مطلب بل دا داوود علیه صلوات و سلام اغله چې دا کسان په دیوال را واوړېدل نو دا وته وی چې د یو کس د یو کم سلګړي دی او زما یو د معنی غواړي نو داوود علی السلام هغه چې دینو ډایرک فیصله وکړه چې دې سړی په تا ظلم وکړي دی تا نه ګډه غواړي او د خپل ګډو سره یو ځای کوي هغه بل ته ونوي چې خطه وایي چې ستاسو خبره ده ته سویل غواړي دا یو ګډه ولی دی تا نه غواړي د دنولی یو ګډه غواړي هغه غریبي خبرو ته پرې نه خوده خو ډایرک ورته وای چې د تابانه ظلم وکړه او قانون دا د خلک وای کنه چې د کتاب با دواړه مخه ګوري یعنی د دواړو کسانو خبره به واوري نو بیا په فیصله کې نو داوود علی السلام خو تلوار وکړ ډارې کې دا فیصله و تواور ولا او چې هغه لاړ نو سوچ یو کچ دا کار ما سمونه کړ نو الله نه بخنه وغوښتا حضرت علی صاحب هغه وی چې ما نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زکله فیصله وکما نو زه بیا په فیصله کې خطا شمه نورست بیا سوچ کوم نو ما دامه خنه دي کړی خپای ملک بیا نو دا څه څه طریقه نه کیږي چې لکه زنه خطا کېږم نبی علیہ السلام او توی دا سکار به وکي اذا تقاضوا الیک رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر کلا چې دو کسان تعالی فیصله راوړي او خپل خبره درته وکي نو د یو کس په باره کې به ته فیصله نه کې تر سوچ تا د بل کس خبره اورېدلې نه ها دواړو خبره به واوري نو بیا به اله ته پاغي فیصله کوي په یو خبره کې سوچو کوي د ته زما خیالي ډیر خلک ور دي کې ډوب دي کله راسي جرګې د چا په مینس کې نو دا یو سړی لاړ شي یو مشر ته ځان ورسي اول ته داغه په ځای کې هغه تخپل جړاو پریادو کې هغه ته به غم شه زبېم کنه زبر داسې خبره کوم ته به غم شې نو دې چې سراشي جرګې لنو هغه بل ته چپ چپ ته خبره وکوه ستا خبره ته ضرورت نشته او بس د خپل تمخ کنه هغه دا کړې د خبرو نه کنه بس ما هغه خبره ده د په دماغو کې تاویږي نو کاغه غریب یو خبره کیم دی په نیمه کې پکټ کړي ولې دل تن بس دا سره غلې چې زبر داسې فیصله کوم تاله چې څوک داسې درشي نو تور ته وای بایستا خبره خو ما واورې دا ورېګه دا غبل کس خبره بم زاور ما هغه بر او غواړي ځان له هغه بکینه چې تاسو ویل غواړي ما غنه بم واورې او کنه نه دوانه بکینه یو به خبره کوي ته ویل کته کو کې شور بنه کې چې بیا دې خبرو کې نو بیا ته اوسته خبره کوله کته کو کې شور بنه کې خدا خبره به د هغه کسانو په منځ کې د سکه چې هغه یو بل په ځای نه چي د یو بل خبره نشي برداشت کولای او تا یو ځای را جمع کړي او یو ته چې ته خبره وکاو بیا غبل پر ټوب کې او د یو ته چې دا تا دروغ وي هغه وي تا دروغ وي بیا خلاصول هم نشي دا چې دوه غویان بنه یو ځای کې ښا هغه بیا بیل بیل ته خبره واوره چې یو نه یو ځای کې واوري د بل نه بل ځای کې واوري نو بیا به داغه نه بعد سو کې دای په مینس کې پیسې لاو کې نو داوود علی السلام دا سوچ وکړ چې ګنې ما دا فیصله دا وکړل خو خمه و نکړل ځکه چې ما د یو کس خبره هغه و نه اوریدا دا توجیه چې د نو سید درېمه توجیه داوود علی السلام ماپی د الله نه پدیو غوښتا چې دا کسان په دیوال د شپې را واوړېدل نو داوود علی السلام پړه کې رالل چې دا جوړې زما په قتل پسې رالل ها ولی په دیوال را پس را واخوتل نو پړه کې دا اراده راغلی و نو چې دوی و تخپل جړاو پریادو کو دوله فیصله وکړو لاړل نو داوود علی السلام و هو ما په دغه شان خلکو باندې غلط خیال راغلی دا می خو نه کړو د الله نه سو غوښته ما پی غوښته دا د قران د ظاهر نه معلومیږي او دا بل قصه بالکل ضعیفه او دروغ شو ټیک شولا فغفرنا له ذالک پس بخنه وکړه مونږه هغه ته د دې و انه عندنا ل... و ان له عندنا لزلفا یقینا د د پاره زمون سره خامخا نږدې مرتبه وا و حسن ما اب او خسته زې درا ګرځې دو دې اے داوود علی السلام ان جعلنا ک خلیفتا فی الارض یقینا من ګرځولې ته یو خلیفہ پزمکه کې فحکم بین الناس پس فیصله او کپ میز د خلکو کې بالحق په حق سره ولا تتبع الهوى تابعداري مکو د خواهشاتو فیذلک عن سبیل الله پس خطاب کی تا د سمیلار د الله نه ان الذين یقینا کسان چې غي گمراه کیږي د لار د الله نه هغه د پاره به عذاب سخت په سبب داغه چې هغه یې کړي واغه رز د حساب کتاب چې قیامت دی وما خلقنا السماء والارض اوس دلیل عقلی په اثبات د قیامت نری پیدا کړي منګه اسمان او زمکا و ما بینهما هغه چې په منځ لري دواړو کې دی باطلن عبس ذالک دا غل عبس ولا ګمان ظن الذين ګمان دای کسانو دای کفرو چې کو پر کړي ایا وګرځو مونږه کسان چې هغه ایمان راوړې دي عملونه کړی دي نیک پشان د فساد کوونکو پزمکه کې ایا وګرځو مونږه متقیان پشان د فاجرانو سمانا چې قیامت نه نو د نیکان او بدن به ټول لکه په میدان محشر کې اسی نه یو لبخه مخانه کې بدله ملاويږي بل بازار ملاويږي کتاب انزلناه الیک مبارکون ترغیب قران ته د پاره د اثبات د قیامت توحید چې قران نه توحید زدکا او د پاره د یادولو د قیامت چې د قیامت په باره کې بدین علم یاد دا عظیم کتاب دی را لګل د مونږ دی لره تا تا مبارکون دک دې د خیر او برکت نه لیدبروا آیاته صد پارا دې د پارا چې دې سوچ فکر وکړي د دې پایاتونو کې ولیتذکر اولو الالباب او دې د پارا چې پند او نصیحت والی خاوندان د عقل الله وی قران می دی لرا لګلو ها نن سوچو کې چې دا کار خلک کوي الله وی ما قران دی لرا لګل دی لیدبرو آیاته دې د پاره چې دا خلک سوچ فکر وکړي د دې پایاتونو کې نو دې دا سوچ کوي چې دا بندو به څنګه نه په خلاف به څنګه کو دا سوچ نه کوي چې زده کو به څنګه دا سوچ کوي کنو کار سمي لا علم لهم بتاویله پمانه سو پیګنا صرف حفظو حروفه و ضيعوا حدوده حروف ول ډیر خسته یاد کړل خود دې هغه احکامات هغه ټول ضایع کړل قاری سے بی ودا جی قاری سے بی ټول قران به پسینه کې پروتي د څه به وای چې چې سم تو بو پشانه به وای خو قاری سے نه تپوس مکوا منځ باندې کوي سینه کې قران دی مونږ نه کې مولوی صاحب دی د ټولو نه سیوا حرام داغه په خېټه کې پراته دي ادا وی مولانا صاحب دی په دسه مولانا صاحب تندرو ورځي د قران خو نه وي د قران وو قران الله پاک دیلن اور علی گله چې خالی الفاظ نه اخکال پاز یاد کا او اس تاسو سوچو کینن نن سبا کنه نن سبا خلکو ډیر زور صرف ناظری او حفظ لور کړی دی ناظره عامه ده حفظ عام دی د قران مقصد هغه خلکو پرې خېری یو الګ حفظو کی بیا د اغا او د بل سړی په منځ کې به فرق نه صحیح کی یو شان لو پران ولې چې حفظ خو صرف تا قران په دماغ کې راغې اوس مطلب باندې خو ته نه پیږي چې دلته امر کم یو دی درب نه کم یو ده نو حفظ وکا خو حفظ باندې بیا بس کوم موږ ته داویو دا لکه مرا والا چې زه حافظ شوم اوس بلس کسان زه شپارس زبدلسو کسانو شفاعت کوم حافظ سیب چې تر روغ لاړم شکر وباسه ځکه کار دی خراب دی تاسو سره به حساب کتابي قاری صاحب کار دی خراب دی ولی چې ستا عقیده ستا عمل ستا اخلاق ستا عبادت ستا معاملات دا ډیره لري دا حدیث کې راځي پرشت نبی رسول الله معراج پښپ چلاړم یو سړی چې دین هغه پروت دی او بل کټ کټ راخلی او د سر له ول راخلاصي او د مازغي ټوټي ټوټي شي او دا سړی لاړ شي هغه ګټ راخلی چې بیا واپس راشي نو د سر جوړ شوی بیا وته ګټ راخلاص کی دا عذاب کې مبتلا و مې وې دا سوق دی وې دا سړی دی چې قران لسته لري او بیا به منځ نه کو ینام عن الصلاه المکتوبه فرض منځ نه بوده شو منځ به نه کو دا د سزا سوچ کوا تعالی الله لوی مقام درک چا پس چې ګورا اوخيار ډرایور چی کنه هغه خپل گاډي اندازې ته ګوري نو چې هغه پس رستو گاډي دا ټریکټر پسې تړلی نو د خپل ټریکټر نزغلې دغه گاډي ته ګوري چې دا برا پس روغ ورسیو کنه او کده سپیټ لګي او منډي وي او گاډي بټوله ټوټه ټوټه پلار پرته نو د څه پیدا وکړه دی به داغي په چالزي چا په سرستو ټرالی دا نو دی به صرف د دوه ټیرونو ته نه ګوري چې دا په سونه ځای کې ورته ټرالی به چته غرزولي دی به داغي په چال باندې زی قاری صاحب ستا په سینه کې قران دی مولانا صاحب ستا په سینه کې قران دی علم دی ټول ورځ مرغی الوزی سو کم دانه وي چې مرغی ولی والو ته خو کم مرز والو ته نو ټول ویل کاغه دی دغه دی نو که څوک سکی هغه بکی خو ته به داسې نه کوي ته به ډیر احتیاط ستا په وجبان نور خلق خرابي ستا په وجبان نور خلق د غي د دین نه نفرت پیدا کوي ما یو وخت سبق بس کو ما په خپل مدرسې نه رالم لا راتویل چې بچیا مدرسې لزا ما ته بس نور سبق نه ویم ما ته ویل نه ویم نو ما ته ګور پلانې مولاره اوس چې دینو ټولو سیوا آرام خور غره پلانې مولا دې نو داغه نه خدامیان خري زبم سبا دا سیما زنویم سبا ما ته زما پلار وای نو دا و ته دا سبق وای اډیرو خيار سړیو دا ورته دا علم وای چې دا څه کار کوا کدا دا, دا عمل دی نو ما وته دا خود دا عمل وای علم خو ورته دا نه وای علم خو صحیح لار نو ته دا څه مکوا ته علم وکا دا څه مکوا هغه پلار و ماته نصیحتونه کول نصیحتونه کول بیا چې دینو هغه زه تیار کړم او زایلم تلاړم اوس هم زه هغه په دعا کې زکه نه يروم چې دا ټول د هغه د مهنت او دا هغه د غمینه او د محبت ثمره او نتیجه ده کینینو زما نفرت د علم نه د دی وجه نه راغلی او چې ما به د ناکار خلکو ته مليانو او قاریانو ته قتل مې بس نه وسه سبب زوم داسې یم نو د یو سړی غلط کار مولا او د طالب غلط کار دا د ډیرو خلکو د بدنامي سبب جوړیږي د مولا او د طالب داسې مثالی لکه سړی چې نوې جوړا چولی صفا سوترا او د عام خلکو داسې مثالی لکه د کار جامې چې وسړی چولی کار والا نه دی هغه په خاورو کې پرلتو یو کینه پکې او کنا کله چې دینو خشاک راو چته یو ځان سره داسې جوخ نیولې دا نه ریږي چې جامع خیره نه بس خیره نشي اخو دی خیره او هغه پکې لوم کوي بوسم پکې راوړي او هرڅ غیام پکې راوړي او چې چا جامه صفای نو دی چې فلا رواني پنسي را برا کړی کمزې کې ساس کې ماس کې دوړي مړي او دی چې د دوړو نه ځان ساتي د خاور نه ځان ساتي ګندونو نه ځان ساتي وې صفا جوړه مې چولې درنه خراب نشي نو تا ستب خپل لمن خپل ځان پاک ساتي ته به داسې نه چې ګنې بس چې څوک سکی هغه به مولا او طالب دی به د خپل جامع د خپل وضع قطعي د خپل ګيري د خپل چې دینو د منځ او داس د خپل خبرو اترو د خپل کردار پوره چې دینو د پر د نورو خلکو نه ځکه د ته خلق ګوري د یو نمونه ده چې نور خلق د دینه غلط مطلب وانه خلی نو اوس ته وګوره اوس سبق والا ډیر شیری خو قاری صاحب مولای صاحب په مدرسو کې وروره پابندی نه بس موبایل عام دي که څوک پکې ګیره خړی خړی دي که څوک وړکې وړکې دي که څوک مونږ کوي کوي دي که څوک نه کوي نه دي کوي نو عملی ترغیب چې کم دی نو هغه ډیر کم دی نو مولیان به ډیر جوړ شي خو لکه بیا به کار خرابي قاریان به ډیر جوړ شي خو څه به پیو بیا به کار خرابي اصل شی عمل تفسیر مدارک دلته لیکلي دي قران د دې د پاره زده ک چې زبدا سي عقیده جوړوم زبدا سي عمل کوم زبدا سي اخلاق کوم قسم مې دې په الله قران عزتمن کتاب دې کته عزتمن نشو نه چې بیا سجر مانه غواړي او او د دې احکامات غزایق پاغي عمل مکوا وی حتا ان احدهم لا یقول تر دې چې یو سړی پکې بوي چې قرات القرآن ما قران ټول لستلې قرآن مې وی ماشاءالله څخه صحیح مې وی کنه ما یرا له القرآن فی خلق ولا عمل قرآن د د په اخلاق او د د په عمل کې نخکاری نو داسې چې په اخلاقو کې قرآن نه په اعمالو کې قرآن نه نو دله به قرآن ویل څه پیدا ورکی کله به پیدا ورنکی نو قران تدبر لراغله د دې لپاره په ځان لازمی کا چې قران په درس کې کینا او قران په درس کې په دې خیال کینا چې تخپل اصلاح په دې کې وږي دیل نه چې دلیل می معلوم کو د بل صاحب په مناظره کو دلیل می معلوم کو د بل په بیزتی به په کوم نه د خپل ځان اصلاح کو چې وګوره ما په عمل کړی دی کنه کتاب انزلناه الیکا او په دې ځای تفسیری قرطبی لیکلی دی چې دا آیت دلیل دی په دې باندې چې د قران عظیم په معنا باندې ځان په یول واجب دی او دا خلک مونږ په دې واجب چې سړی واجب پری دنو ګناګاری کی کنه نو مونږ ګناګار نه یو چې مونږ په ژوندۍ کې قران نه راخلو وته نه کینو منګه اډو ځان په دی باندې مجرم نه ګڼو چې دا ولې منګه داسې په غفلت کې پراته یو کله به منګه راوي خيو کتاب انزلناه الیکا دا عظیم کتاب دې چر لګل دې منګه دې لره تا ته مبارکون دک دې د خیر او برکت نا لیدبروا آیاته دې د پاره چې دا خلک سوچ او فکر وکړي د دې پایاتونو کې قران والو له عزت ورکړي قران والو سره مینه وکړي هر سړی برازي او قران ته بکینی منګه دا کارم کار نه غنو کنه ار کار هغه منګه غنو کار وس مطلب یو سړی دی وغه دینی تا دنیوي تعلیم کې پیسې په لګاو مالم په لګاو دولتم په لګاو او چې علم کینو یو روپی خرچه په بیان کوي دا موږ ته دومره یو سیوایي کار ښکاری یو سړی معمولی دنیوي ترقیو کې نو ټول خلک ول مبارکې لاره رواني قران خلاص کی زو کو ته مبارک شوم نه وای مینا مسره نه کې محبت هم نه کله نا کله ما لړکه راشي کنا سه لکه زه سوچ کوم دا غم خادي او د خپل ولی په کار د کنا سړی پالي خو لکه زه سوچ کوم چې مړ یو شي نو منګه غیله ځان رسو پلانې مړ دی د چا واده یې لکه ځان ورسو د پلانې رضوی واده دی بل پروګرام یې لکه پلانې دعوت کړی دا او چې د چا ختمي تب وته ویل کله ما ختم دی راځي به د بټول په خپل کارونو کې لګیا شي نو زما د پاره خو الله په جهان کې د دینه بل خوشحالي ماته نه ښکاري ته زما خوشحالي ته خوشحالي نه وینې زبم بیا زبا ستاره ته خوشحالي نه نو ته ما نه دا خپل سیس ګیله کې چې ترانه لزه ودنه نه کو سوچ کوا د دین لوی خوشحالي په دنیا کې بل نشتا د قران والو حوصله افزایی کوي د قران والو ملګرتیا کوي نو کنور سنې کنا نو الله بستا په خاندان کې او ستا په بچو کې عالمان پیدا کړي نو قران والو بے قدری او بے عزتی مکوي ک نور اسم ونشي نو ستا په خاندان کې عالم نه پیدا کی ته به د یو لوی خیر نه محروم شي چا چې د علماو د طلباو خدمت کړي دی داغي سلا الله ور کړی او چا چې ول ظلم او زیاته و سره کړي دی داغي سزا هم الله ور کړی دی کتاب انزلناه الیک مبارک دا عظیم کتاب دی را لګل دی منګه دی رتا تا دک دی د خیر او برکت نه لیدبروا آیاته دې د پاره چې دا خلک سوچ فکر وکړي د دې پایاتونو کې ولی تذکر اولل الباب او دې د پاره چې پندو نصیحت والی خاوندان د عقل اوس د دې زینا ابتلا ذکر کوي د سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام امتحان ذکر شو کنه دلته داغه دو امتحانات دی توجه کوا یو ووهبنا لداوود سليمان وبخمنګ داوود عليه السلام ته سليمان عليه السلام بچي دا مول زوی ورک نعم العبد ډیر خبنداو دا سليمان عليه السلام انه اواب یقینا دی اور ګرځیدون کې الله تا ډیر را ګرځیدون کې از عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد کله چې پیش کړ شو پاغه باندې د مازیګر په ټیم کې اسوافنات الجیات کرا کرا اسنا فقال نو غوی انی احببت حب الخير زمینا کوم مینا د مال سرا عن ذکر ربی د وجد ذکر در رب زمانہ حتا توارت بالحجاب معنی تا ګورا تر دې چې پټ شو دا اسونه په دوړو کې وی ویل ردوها علیا واپس کې دا سونه ماتا فتوفقا شروع شو مسحن چې چاپی کولې بسو کې داغي پندای ول انا کو سټونا دا معنا ما وکړو دا بالکل صحیح دلته خلکو یو قصه جوړه کړی دا دا قصه بالکل غلطه ده ها دا غیر رد کو قصه دا ده وای سليمان عليه السلام د اسونو سره ډیر شوق او دا د انسان مینه دا چا یو سره د چا بل سره د اسونو سره شوق والیو وای د اسونو سره شوق د دی وجنه نو چې ګنیا شي خو خو بس وای دا د جهاد د پاره ډیر لوی اعلی ده نو اسونو سره مینه وا یو ورځ حکم وکاو وې دا سونه راولې او دل لګ دوړ ورکې چې زی وینه مخون کې پتا خور تکې ناست او لوی میدان دی او شاه سواران خلک رالل او هغه سونه راوستل او داوود علی السلام سليمان علی السلام ته دل دوړ ورکې انو بس هغه منډه والے په دې دوړ باندې خامخا مازیګر خودونه ټیم نه سليمان عليه السلام وې د مازیګر مونږ کړي نو او اسونه زغلول چې ناسا په خیال شول نور بس ټوډو بيدو نو ای دو ویل چې ردوها علیا دا انور بیا واپس کای ماته دا ور خو دې ټکی ته وګوره دا ردوها علیا دا خو د جمع صيغه ده نو ای الله ته ویل چې نور ماته واپس کړي او نور ته الله بیا را واپس ک مونږ خو ته قضا نشو خو زر زر غمون زوک او بیا ویل چې خو دا ما د دې سونو سره مینوا نو د دې مینې مال دومره نقصان راک چې قیمتي موز د مازیګر زمانه نا وخت شو انو بس را کوشو د تخنه او حکم یې وکړ چې شابه تورې او نېزه را واخلې چې یو اثر نه ژوندې پاتې نشي نو شروع وکړل نو کم چانه به خپې کټ کول او د چانه سرونه کټ کول او ټول اسونه ختم کړل او وی ویل چې الله دا خو ما د دین نه پاتې کړي نو داغه په بدله کې ولوي الله پاک هوا تابع کړل چې استه ډیرو ضرورت نشته ده د پاوا باندې چې کوم ځای لزیل تازه ها دا کیسه خلکو جوړه کړې ده نو ته سوچو کا دیتا چې دې کې څومره دروغ دي تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي وې دا یو سو وجری چې دا پاغي غلطه ده دا خبره یو دا چې قران مسحن راوړی دی مسحن مسح کټ کول ته نه وای مسح لاس راخکلو ته وای وای څه ته وای ال تمانه صدا وامسحو برؤسکم په سرونو باندې مسو کې مس صدا لاس په سر راخ کې صحیح شو نو مس دغه تویلې کیږي مس حدیته نه وای چې ته سر کټ کا وخت په کټ کا یو خبره ده دوی مدار چې څوک دا وای د په سليمان عليه السلام څومره الزامونه ولګول یو دا چې سليمان عليه السلام مونږ پرې خوده مونږ پرې خوده لوی ګناه ده کنه ده او نبی د وړي لوی ګنا نه سده پاک دوی مدا ده چې دا منظم د سده وجنه پرې خو ده د مال د وجنه او د مال سره محبت حب الدنیا راس کل خطیئه د دنیا محبت خدای ګنا سره او جړه ده دریم دا چې په کار خداو چې مونږ نه وخت شوي وي نو بیا د الله نه ماپی غوښته وي نو ماپی و نه غوښته بلکې هغه چې دینو سو کړل اسونه مړکول شروع کړل د دې اسونو دي کې څه ګناه و سلورم ادا ده ردوها دا ټکه تاسو ته ما وخت وی دا د امر صيغه ده او د جمع واپس کوي ماته نو دا خو خلک غلامانو ته وي خادمانو ته وي نو الله ته دومره د بیزتۍ ټکه څنګه وی چې نو ته مخ سو دعا شته نه ذکر شته او بیا ډارې کوي ردوها جنور ته واپس کوي بل ادا ده چې دا اسونه چې وو دا خو د بیت المال نو سليمان عليه السلام د بیت المال دا دومره مال څنګه ځای نو اوس به خوري او کنه خوري نو ګنان بل چاله ورکه چې ته نه خوري خود سه به نه پری دي چې هغه سي ضایع شو نو چې سليمان عليه السلام دا اسونه چې خوړل هم نه وسه تکو سترې کړو وی غرزول نو د دې څه پیدا شو نو دا ټول خبره د دې دلیل دی چې دا صدا دا قصه منګړت دا دا دروغ ده اصل وجه سوا اصل وجه سليمان عليه السلام د اسونو سره ډیر مینه او مینه وسره ولې وا د جهاد د وجنه چې د مجاهد سړیو نو چې دا سونو سره مینه ډیره وا نو یو ورځ ویل الکه دا سونه راولې چې زه لګه تماشا وکما دوړو لور کوي نو د کیناس تماشې ته وسونه وسغلاول وی واپس وس دومره لری لاړل دوړ کې چې دوړي اوچت شو وغاسونه پکې بیا نخ کارا کېدل وای واپس راتاو کوي نو که واپس یې سونه راتاو کړو چې د خواله راوستل نو دې را کوشو د خپل تخنا الله اکبر او د دې اسونو په دې سټونو باندې لاس راکاږي او په دې خپو ول زور کوي کنه او لاس پر راکاږي د دې د پاره چې حبن لها د ډېری مینې د وجنه او دا که تاسو کتلی نو چې څوک دا سا اس ساتي کنه دا راغه نه تاسو کا چې اس په دې باندې څومره خو خګانی لکه چې لاس پر راکاږي دا تانګي والم چې کله ټانګه ودرې کنه نو دی وته بس بس کنه ان بیا به راکوشي نو بیا بنره بیا به ولاړی او د لاس په راکاږي کله په سټ او کله په د خپو باندې او داسو ته خاموش ولاړی دا په دې ډېر خوشحالي نو سليمان عليه السلام را کوشو او د تخنا او لګې د یو یو لپاره د سټ او په د خپو لاس راکاږي د دې د پاره چې دا خوشاله شي ځکه دا د بیت المال سنري چې لکه دی وګوري دوی موجه داوا چې سليمان عليه السلام د دې ډېر ماهرم یو یو اسبه دا سکته چې بیمار خو به کم یو نه دی چې کوم یو بیماری چې هغه له دوايي ورکی نو اصل نقطه دا و نه دا چې د خلکو کوم قصه جوړه کړې ده یاد شو خبره اوس چې ده کنه معنا بدا سے کہ انی احببت حب الخير زمینہ کو ما من د مال سرا اسن سرا عن ذکر ربی د وجه د ذکر د رب زمانہ حتا توارت بالحجاب تر دې پورې چې پټ شو دا اسونه په پردو کې په دوړو کې او چې دا بل معنا کې نو بیا بدل توي حتا توارت الشمس بالحجاب تر دې چې نور په پردو کې ډوب شي نو ډوبېده نو نور مخکې ذکر نه راغلی توارت کې ضمیر څنګه هغه ته تراجه کوي سیدا ردوها علیا بیا وی د واپس کې دی لره ماتا د غلامانو خادمانو ته وی نو فتوا فقہ نو چې هغه واپس کړل نو د شروع شو مسحن چې چاپی کوله بسو کې داغي سټونا ول اناق بسو کې داغي پندای ول اناق او داغي سټونا دا جساس لیکلی دی ښا احکام القرآن کې بغیر د روحا ثم انا دې بیا راو ګرځي د الله تا اوس ګورا دلته یو بل کیسه خلکو جوړه کړی دا هغه داوا وای سليمان عليه السلام سره یو غوتوا او ټول کار پاګه غوته کې وی هغه غوته داسې و چې سليمان عليه السلام سره بوانو دا حکومت هم پاګه چلو الله ولدار سره تابع کړو نو دا ګوته د سليمان عليه السلام په پاتروم ته چکل دن کېده لیټرین ته یا دغه ته نو هغه به دا ګوته خو مبارکه ګوته و ګوتمه وته کنه دا به لری کوله نو سليمان عليه السلام دا لری کړه او شیطان راغی کنه نو هغه ګوته ته وتختوله وای غست خپل لاس کې واچل دا کمال خو د ګوتمی او تاسو ګور څنګه عجیب غول خوراک دی یار وې دا د ګوتمی کمال نو بس د سليمان عليه السلام په شان شکل د شیطان ځال جوړ کړ دا خو شکل جوړول شي او بس راغه داغه په تخ کې ناستو سليمان عليه السلام ملنګ شو غریب شو هغه چې دینو لاړ وای شړ چې زمړ تکم دین راغلی او د داغه په تخکیناس او داغه د ټول بی بیانو سره استغفر الله بدکاری وکړه دا چې هغه ته پته نه وای کړه بادشاہ سليمان عليه السلام دی او داغه نوې بچي پیدا نو شو دی وینم صرف چې کم دینو دی وی زنانه یو دوغه ټوکړه پیدا شو دا خبره بیخي منګړه دا خبره غلطه ده دا چې څوک وای کنه نو دا مکمل دروغ دی اصل قصه څنګه وا روح المانی لیکلی دی سليمان عليه السلام په باره کې حدیث کې راغلی دی چې سليمان عليه صلوات و سلام او یا بی بیان ویغه وخت او د چې ده کنه دا غختل دا غټ مجاهد سړیو نو چې باز وخت کې به خلکو ته جهاد تلار شي کته کته بګوري سره نزینو سړیو چې وسه چل می وکړل نو سليمان عليه السلام ویلا د دې خلکو د مينتونو نه بخلاص شم چې الله خپل بچی را کی زکه او یا بی بیان چې یو یو بچی الله ورکړي او یا نوجوانان شو ها نو د ویل چې ټول بی بیانو سره او نبی له الله طاقت ورکړي ټول بی بیانو سره به قربانو کما او د یو یو نه چې الله بچی را کی او یا بچی بشي نو دا با او یا په یو ځل الله راک ان شاء الله تیر شو چې ان شاء الله تیر شو نو د ټول بی بیانو سره نزدېکت وشو یوې نم ماشوم پیدا نشو یو ما بی بی و چې داغه د غوخي او ټوکړه پیدا شو چې سام پکې نه و داوود علی السلام پوه شو چې و هو قصه بل شانه ده ما ان شاء الله معنی ير شو ک ما ان شاء الله ویلې وینو بیا به الله بچی را کړی وینو الله ته پر کو شو په سجده شو الله ته راو ګرځیدا ٹھیک شولا دا خبره او سیدا او حدیث د بخاری دی ورکه ضعیف حدیث هم نه دی نبی علی السلام وی والذی نفس محمد بیده زما د پاره الله قسمی چې د محمد رسول الله ساده هغه په اختیار کې ده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فرسانا سليمان عليه السلام ان شاء الله ویلې وی نو الله بوله داری بی بنا اولاد ور کړې وی ولوي کړي وی نو دا به ټول شاه سواران وی د الله په لار کې به جهاد اوس په دې کې قبح شتا قسم نشته دا غبي عزتیم په کې نشته ولقد فتننا سليمان په تحقیق سره امتحان کړو موږ په سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ورزول موږ دا غ په کرسي باندې یو ټوکړه د غوخي بیا راو ګرځي د دې الله تا وی وی رب زما بخنه غواړه ما د بخنه او کما ته وبخما ته بادشاہي لا ينبغي لاحد من بعدي چې نه مناسب دی او تند پاره پس زمانہ دا بادشاہي غوښتا دا چې معجزه شي دا نه ګني چې حسد کو چې بل چاله داسې ورنه کی حسد د وجنه نه چې دا معجزه شي زمان انک انت الوهاب یقینا ته بخنه کون کې بخون کې فخسخرنا له الريح پس تابع کړم د هغه د پاره هوا تجريب امره چې طلب داغه په حکم حيث اصواب کم دې کې چې بداغه اراده وا حيث اراد قرطبي معنا کوي وشياطين كل بنائن وغواص یاد کا زمنګ بندا ایوب علیہ الصلات والسلام اذنا دا کله چې आवाज وکربه خپل رب ته انی مسنی شیطان بنسب و عذاب یقینا چې من رسیدل د ماته شیطان پستړی والی سرا او په تکلیف سرا په عذاب سرا نسبت د بیماری شیطان ته کې جدي په خوشاله ده کنه ایوب علی السلام بیمار او الله ته جړاو پر یادو کړ د پسم خلکو بلا کې سي جوړی کړی وای دا په بدن کې چنجي شوی وو او یو ورځ لاړم یو مکتبه لا قصص الانبیاء یو کتاب پکې پروت او روا مې وسته مې ورګه چې دا مولا زپوي کوم نو طالب ما غوا کې طالبان ډیر رواني انو لاړه مکتب مکتبه کې مې کتاب کتو نو ما ته مولانا صاحب دې کتاب کې دالی کلی دي نو دا څنګه چل چې دې کې داسې چنجي شي وو داسې شي وو ناغه پوه شو هغه وی دا مړه دا ټول زوی په خبرې دي نه ځخه چې زوی په دي دا منګړه کې قصيري او د خلکو له خوان ورکړي مصیبت دا دی چې د خلکو ته صحیح خبره کوي نو د له خوان نه ورکړي خو چې دا څومره پکې دروغ ډیر ورواچي کنه لکه چې شربت کې چینی ډیر ورواچي دی وته ټول بیا جاړي او ډیر خوان ولا ورکړي ایو مرګری ویل وای د ایوب علی السلام قصه یو مولا کوله وای د جړا نه مړ کړو ورستو زه خبر شوم چې لګه دا خو سره دروغ په قصو مونږ جړاو نو دا و ایوب علی السلام بیمارو او داسې بیمارو چې بس دې دا بدن ټول دانه دانه شو او خلکو ته نفرت کنو وي دې بوتنو کور نه لري یو ډیرانو یالته وګرځاو چې دلته خلکو ته بیماری ونه لګي اول ته پروتو او دا چنجي به بدن کې ګرځیدل او چې کم یو چنجي به د بدن نه پریوتن او ایوب علی السلام به بیا را واغستو په خپل بدن به کې خود و چې رزق د دلته زما بدن کې دی چې وګه پاتې نشي او یو یو چنجي نه دی یو یو غزو ګت شوی ها مسله گزاره خو کوا کنه دومره په غزونو خو مو صاحب نو دا وی بدن ولا داسې کړو چې بس نور به لګیدنو لاندې به ټول برګ برګ نور لګیدې نه سورې سورې کړو ها داسې کړو دا ټول دروغ دی دومره خبره یاد کا بیمار بشک چو خودل تکي په صحیح آیاتونو کې یا په صحیح د قران په آیاتونو کې یا په صحیح احادیثو کې دا نه دی راغلی چې بیماری د سه اندازې تر رسیدلې و د سه دا بیا اسرائیلیات او اسرائیلیات هغه له اس اعتبار نه چې کله پای کې دی یو نبی بي عزت کی پوه شو کنه دا خو د يهودو نه رانه کل خبري بیا تفسیر قرطبی لیکلی دی چې واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه نبی علیہ السلام د اغنه په صحیح سند نه دی نقل صرف دا نقل دی انه ذکر به حرف واحد چې دا د قصو دا قصې چې کوم خلک کې چې دی کې یو حرف هم نبی علیہ السلام ذکر کړي ا الا قوله په حدیث کې صرف دا راغلی دی چې بینما ایوب یغتسل ایوب علی السلام چې کله الله جوړاو نو الله وتوي کنه د خبر او بغه او ببر اوزي ویمسکا او په وم لامبا و چې کله ایوب علی السلام لامبل از خر علیه رجل من جراد من ذهب یو کندک د مولسترو د ملخانو پر او غرزیدا او ایوب علی السلام ته صادر خور کو او زر زرې پکې ورچول وی الله ورته وی چې تما د دینه بے پروا کړې نه وی یا الله ستاده مهرباني نه بسوک بے پروا شي نو دا په حدیث کې راغلی دي او دا نور خبرې دا نشتا دا علما په دې باندې رد کړي دي ټیک شولا او بیا وی چې ول اسرائیلیات مرفوزه عند العلماء قرطبي وی اسرائیلیات خود علما په نس غرزولې شوی دي خاص کر هغه چې پای کې د نبی بیزتی کیږي قرطبي دل ترت کړي دي خا نور علما هم کړي واذکر عبدنا ایوب بیمارو بیماری ذکر نه دی راغله خو بس چې انسان بیمار شي خو الله ته جړه او پریاد کوي کنه یاد کا زمنګ بندا ایوب علی السلام کله چې आवाज وک خپل رب ته انی مسنی الشیطان یقینا ز چې نو رسیدل رسول کړي دی ماته شیطان رسیدل دی ماته شیطان بنو سبن په تکلیف او عذاب او په عذاب سره الله روغ میکا اور کوز بیرج لیکانو الله وتوی چرو بغوا د خپل خپاز مکتا هاذا مختصل بارد و شراب دا د زید لامبلو یخ او د سکلو بدی ولام بنو ظاهری بروخشی او ویس کنو باطن بد روخشی قرطبی دل ترت کئ بعض خلک دی کنه اغا ځان لز جواز پیدا کړي ایوب علی السلام بیمار او بیمار سړی نه د په معمولی خبره مغوسه کیږي ها کله چې سړی بیماری کنه د ډیر خیال ساتي ګره کنه نو بیا کله کله د ډیر زر بمبار شي غوسه ورشي نو خامخا انسان دی کور کې شپورس پروت ستنګ شي نو ایوب علی السلام هغه د خپل بیبي ته غوسه شو څه خبره باندې او ورته وی کنه چې زال الله جوړ کړم او لګونه دوالو شمه نو سل لخت بزتا و قسم او تو سل لخت بزتا نو هغه دومره خبي بیوا چې دی بیماری کې ټول خدمت د ایوب علی السلام هغه کړو نور خلک کافر خواله نه راتل دای وخزه و چې خادمه نو ایوب علی السلام له دومره خدمتونه وکړل وکړل وکړل نو چې الله روح کا نو اوس کې خزه نه والا نو حانس کې د قسم کې راته او کې والا نو هغه غریب خو سل لخت خو تبعید به مړوا نو الله ورته وی چې خیر دی بس داسې کارو کا د جارو سل تلی او زیکا او پاغه ولا گزار ورکا ته په قسم کې به حانس نشي او بس تا قسم پورا شو نو سرور خلک وی ګوره هله ثابت شو کنه هله ثابت شو نو دا منګم چې چل کوو نو دا خو جایز دی یوب علی السلام چې کړو نو دا خبر ازان سره یاد او ساته ابن عباس سے ابن نقل دی دا هغه وی چې لا یجوز ذالک لاحد بعد ایوبنا بیا د کاروان شو کنه وې د ایوب علی السلام نه پس دا حیله د بل چا د پاره جایز نه ده دا خصوصیت د ایوب علی السلام دا چالی کلی دی دا امام علوسی روح المانی کلی کلی دی احکام القرآن د امام جساس لیکلی دی او دارنګ امام سیوطی لیکلی دی چې دا امام مجاهد سے وی چې کانت هذه لایوب علی السلام خاصتا دا د ایوب علی السلام د پاره یوازې دا قانونو بل چا د پاره دا جایز نه دی کوس یو سړی دا خپل خزه ته وی چې زبر سل لخت وامه او دا وی چې قران کې موږ د ایوب علی السلام قصه ویلې ده جارو باندې به وامه مخزه به جارو کې خو لګه قسم کې راغله یې ښا اوس خلک د جارو نم ډیر یریږي بیا به جارو شي کنا مړه بشي او که جارو کیږي او کنه جارو کیږي قسم کې راګيري الا به د قسم نخلاصيږي چې سبا کې دا خزه بس لخت وي خسي او یا بچ دینو قسم مات کا نو بیا بسور کې داغي به کفاره ورکي ټیک شو الله الله ان وجدناه صابرا یقینا مندلو من دلر صبرناک نیم العبد ډیر خبندو انه اواب یقینا دی ورا ګرځیدون کې الله تا اوس عجز د نور انبیاو یاد کا زمنګ بندگان ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام اول الاید چې خاوند د ظاهری اعمال اول الاید چې خاوند همت او د طاقت په اعمال ظاهری او کې ول ابصار او خاوند بصیرت په علم کې په دین کې باطینی علم مور سره ان اخلصناهم بخالص وا یقینا من خالص کړو دایلاره په خالص خوې باندې دا یو قسم ذکر ده تنوین د تعظیم لوی ذکر ده و ان للمتقین لحسن مآب عزیر یقینا د متقینانو د پاره خامخا خسته زید را ګرځې دو ده جنتونه د مشګری به چې کولاو شو به د پاره دروازې تکیا وهون کې وی پای کې راغواړي با پای کې میوي ډېری و شراب او سکل و عندهم قاصرات الطرف او دې سره به هغه حوري هاذا فوجون دا یو اډل دا مقتحمون دن کې دن کې دا معکم تاسرا مخکې به کافر تلی کنا نو پرشته به بل اډل راولې لکه نور مرګریم دل رال خا دا یو اډل دا چې تاسرا بدن کېږي نو دغه مخکنی خلک به وي چې لا مرحبا بهم یا دا پرشته به وي ندی خوشحالي پدای باندې انهم سوال النار یقینا دې دن کې دن کې ورتا خو اصل کې پیران به مخ کې تلی او دا مریدان به روس تلاړ شي نو پرشته به وي دا تاسو هغه مریدان هم را وستل دام تاسو مرګري دی وای دی بم تاسو سره جهنم ته دنه کیږي نو چې دی ویني کنه دا مشران به وي لا مرحبا بهم ندی خوشحالي پدای باندې او خیر علی پدای دی دنه کیدون کې به ورتا نو قالو نو دا کشران به د مشرانو ته وي بل انتم دلته ګوره قفرا وړل اس سم او بدریږي په دې ها بل انتم بلکې تاسو چې لا مرحبا بكم ندی خیر علی پتا سو باندې دی به متغوس شي انتم قدمتموه لنا تاسو وړاندې کړیو دی لره مونږ د پاره یعنی تاسو مخکې نه تیارې کړو د دې زې زمنګ د پاره تاسو مونږ دی گمراهی ترا بللیو فبیس القرار پس ډیر ناکار زیده د آرام غر کم کړو خدایم تبا کدا خو تاسو موږ گمراه کړو قالو مال قالو ربنا دا کشران وې زمنګ رب من قدم لنا هاذا چا چې را مخ کې کړه دې زمنګ د پاره دا په دعوت سره کنه چې دنیا کې را له دعوتونه را کول فزد هو عذابا ذفن فی النار زیات کیا الله غلرا عذاب د چن پور کې الله چې بالکل سم اتخذناهم سخریا اي نیولیو موږ دای لره دنیا کې پټو کو سرا امزاغت عنهم الابصار کنه کګي شوی دی داغه نسترګي نو چې نخکاری معلومیږي دا چې هغه با شریان نو خدای و ته شریان وي هغه با الله جنت ته بولی ان ذالک لحق ما کان لی من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون دا اوس دی زینا دریم باب شروع کړي او دا به تر اخره پورې رواني په دې کې نفر علم غیب د نبی عليه السلام نه او حال ذکر کې د ملائکو او د شیطان اخر کې بیا ترغیب قران ته جګړه څنګه کولې یعنی بحث کو او بحث دا چې الله وتوی ز آدم علی السلام پیدا کوم نو دی وتوی اتجالو فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء هغه ټوله قصه ته اشاره ده الله الله ما ته دا علم نشتا نو ګره رسول الله عالم الغیب نو دا خو الله وتوهی راولېږي نو پوي شي ان یوحا الیا وحی نشی کوله ماتا مگر د دی وجنا الا انما انا نذیر مبین مگر د دی وجنا چې یقینا زې مې يرون کې اخکارا اذ قال ربک للملائکه اوس واقعه د ادم علی السلام او د شیطان ذکر کړي او دا په دې ځای کې دا ومزل چې دا واقعا رااله او په دې کې مقصد امتحان دی په پرشتو په جناتو نو پرشته کامیاب شو امتحان کې سجده وکړو جن پیری اون منل ناکام شو او دا اخیری ځل د دې واقعي باس د آدم علی السلام واقعا به بیا ناراضي الله ما اذ قال ربك للملائکه کله چې وی رب ستا پرشتو ته انی خالق بشرا بشرا من طین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون پس سجده وکړه پرشتو ټولو په جمع الا ابلیس مگر ابلیس و نکړلا دې پکې ناکام شو استکبر ځان غټو غاڼه و دې د مخ کې نه د الله په علم کې د کافرانو نه یا شو دې د کافرانو نه کان په مان د سوارا قال ان الله وتوي ما ما يا ابلیس اے ابلیس ما منعك سشه دې چې ته منې کړې وي ان تسجدا د سجدي کولونا علما د دینه چې ته سجدا او کلمه خلقت به يديا هغه چاته چې ما په خپل قدرت پیدا کړې په خپل لاسو کما یلیق بشانه استغفر تا ایتا اوس ځان غټو غاڼا ام كنت من العالین کنوي ته د پخوان د ځان غټ غنون کو نا قال نو شیطان وی انا خیر منه زي مغوره د دنا ولی خلقتنی من نار وخلقته من طين پیدا کړې د تا مال را د اور نه پیدا کړې د تا د لره د خټه نه وی الله او زد د اور نه او زد د جنت نه فإنك رجيم يقينا تبير ټلې شوی وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين يقينا پتا به زمالانتی تر رس تر قیامت الله اکبر الک ول توجه کوا د ویل زبد آدم علی السلام به عزت وکما زور ته سجدا نکو منو عزت به را کم کما خدا غي عزت را کم نشو دې به عزت شو لاړ جهنمی شو همیشه د پاره قال رب نو دوی زما ربا مهلت را کې فانذرنی پس مهلت را کمال را الی یوم یبعثون تر اغیره زی تر دوباره پورته کې دو پوره د د دا خیالو کنا چې په ماړو مرګ را نشي چې دوی مشپلې والے شنو خلک به ژوند کیږي نو زباسم ژوندې منو بس زما مو سره ور شامل شمه الله وینا قال فانك من المنظرين وی الله یقینا ته د مهلت درکړې شو نه الی یوم الوقت المعلوم تر ورځې د ورځې تر وخت د ورځې معلومه پوره تر ورځې د وخت معلومه پوره چې هغه کوم ورځ ده هغه نفخې اولا ده چې ټول مخلوق مړ کیږي نو تبم پکې سر خوري تبم مړ کیږي واغې پوره بسې ژوندې اجمعین د ټولو نام قل ما اسالکم علیه من اجرن او صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم وای زما حبیبا دی کافر ته نه غواړم تاسو نه په دې بیان سمزدوری او سعیواز وما انا من المتکلفین نه مزه د ځانه جوړونکو نه نه مار ځان نه دی جوړ کړی یعنی قیامت کې بدر ته پته ولګي او بعض علما وی ولا تعلمون دا لام د قسم دی قسم په الله چې خامخا پوهه بشي تاسو په خبر او په حقیقت د دې قران پست سو وخنا چې کله قیامت قائم شي بیا بدر ته پته ولګي دا صورت چې ده مکی صورت ده په نزول کې یو کم شپېته ده پس د صورت سبا نه نازل ده او ترتیب د صورتونو کې یو کم سلوختم ده پس د صورت سواد نه ربط د مخ کې سره دا دی مخ کې د انبیاو ذکر وشو په تور د دلایل نقلیو نو په دې صورت کې به دلایل عقلیه ذکر کړي یا مخ کې صورت کې نفي د شفاعت قهري وا خجی یا مخ کی صورت کې انکارو د مشرکینو د توحید نه نو په دې صورت کې عقاید د مشرکینو ذکر کړي او دلایل عقلیه به ذکر کې په اثبات د توحید چې عقیده د مشرکانو سوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دعوه د صورت رد شرک فی العبادت چې په عبادت کې د رب سره بل څوک مشرک وي د دې شرک رد کوي دویم آیات یو لسم آیات سوار لسم او شپږ شپته کې خلاصه د صورت دا صورت پنځه بابونه دي اول باب شلم آیات پورې دي پدې کې اول ترغیب دی قران عظیم ته بیا داوود توحید بیا رد کوي د شرک د مشرکانو بیا دو دلایل عقلیه او بیا تخویف اخروی بیا زجر او زورنا بیا ترغیب ورکی د الله توحید ته او بیا به تقابل ذکر کی د اوصاف د مؤمنینو او د مشرکینو بیا اخر کې د دې باب تخویفات اخرویه او زیر امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ذکر د ادله او عقلیه او تفصیلیه دارنګي صورت ممتاز ده په عقیده د مشرکانو چې غوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دارنګي صورت ممتاز ده په ذکر د دو فریقینو یو لزیره او یو لتخویب دارنګي صورت ممتاز ده په ذکر د دو قسمونو د مرګ چې یو روح د انسان نواخلی مرشي حقیقتا یو مجازي مرګ چې هغه خوب ده او صورت ممتاز دے په ترغیب ال توبه 350 آیات کی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا دارنګي صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په تقابل د احوالو د مؤمنانو او د مشرکانو او په عظمت د قران باندې هم تنزيل الكتاب من الله د دې صورت یو نوم خو صورت زمر دی رستو بدا ټکه راځي او دا ټکه زمر وایا خ زمر مو وایا وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا نو دا به فتح المیم دی زمر صحیح شو بل نوم د دې صورت دی سورۃ الغرف ان انزلنا الیک الكتاب مقصد د نزول د قران سره دا منګه را لګل له پتا باندې کتا ته کتاب نه قران بالحق د پار د اظهار د حق فعبد الله مخلص له الدين پس عبادت کو دی او الله چې خالص کون کې دی الله لپاره دین چې غاو عبادت لرا یوازې الله لپاره عبادت کې خالص بل څوک به الله سره نه شریکه مشرکانو نه چې بری تپوسو کنا چې الله اسمان چا پیدا کړي وای الله ازمکه چا پیدا کړي الله دا مخلوق وای الله نو بیا بری وتویل چې دا ارس الله پیدا کړی وی نو بیا تاسو د دې بوتانو د غیر الله عبادت ولې کوئ دای بویلا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من خو یو چې دا ټول کائنات الله پیدا کړی دی نو منګ ډیر کمزوري او دا نیکان خلک دي داغه تصویران منګ جوړ کړی دي نو د دې خبره الله نه غورځي منګ د دې عبادت کې سالتن نه کو دی لیکو چې د منګ الله ته په درجه او مرتبه کې نږدې کی دې لپاره پوه شو په دې باندې کله الله نائبان خوخ وې نو الله به خپل خو غزان له پیدا کړی وې بچی به ځان له پیدا کړو نو د خلکو په خوخه خو نه کنه خو الله نائبان نه نیسی بل دلیل خلق السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا بالحق د پاره د اظهار د حق چې په دې حق کار کی توحید کار کی دا د چا د مخ نه دی یو کویر اللیل علی النهار راتا وای شپې لره پرځي و یو کویر النهار علی اللیل راکا وای راتا وای رز پشپا وسخر الشمس او تابع کړي د انوار والقمر او سپوږمۍ کل یجری لاجل مسمى هر یو روان دی د پاره د نیټه مقرره چې هغه د قیامت نیټه ده و ان ان تکفروا فإن الله غنی عنکم زجر او تخویب کو کفر کوي تاسو نو یقینا الله بے پروا دی عنکم تاسو د عبادت نه او تاسو د ایمان نه هیڅ ضرورت ورته نه لري کوا کنه الله له نقصان نشي رسوله خود دومره یاد کچ ولا يرضوا لعباده الكفر نخوخ الله د خپل بند خپل بندگانو د پاره کفر لرا کفر خوخ نه دی سزا به درکې بیا ګوره و ان تشکرو کتا شکر ادا کوي يرزه لكم خو خيد لر تاسو د پارا په دې الله خوشاليږي ولا تزر ازره وزر اخرى نشي بارول یو بارون کې بوج د ګنا د بلچا بیا برب تاسو تاسو واپس وي پس خبر به کی تاسو پاغه چې تاسو کم عملونه کول یقینا الله پاک په دې پر ازونو د سینو باندې و اذا مسل انسان ذر دعا ربه منیبا الیه زجر مشرک تا کله چې ورسیږي انسان ته تکلیف را بلی خپل رب لرا منیبا الیه عاجزی کون کې دی الله تعالی تا یا اخلاص کون کې الله تا ثم اذا خوله بیا کله چې ورکه الله دتا نعمت منه نعمت د خپل طرفنا نسی ما کان یدعو الیه من قبل هیر کې دیغه حالت لرا چې و دې چر بل به الله هغه تمخ کې دینا وجعل لله اندادا یعنی بیا ګور الله پاک هیر نسیه ما کانا ما منا غ حالت چې و دې چې را مدد کوي الله غیتا یا نسیه قرطبی وی نسیه ربه الذی کان یدعوه من قبل ییر کې دې غرب چې دبر مدد کو مخکنا ته تکلیف لري کولو کې نو سغیر کې شرک شروع کې ثم اذا خوله نعمتا منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا او ګرځي دی الله د پاره شریکان ليذل عن سبيله دی د پاره عاقبت دای چې غلط شي دی خطا شي گمراه شي د سمیلار د الله نام قل تور توایا هل یستوی الذین یعلمون دویمه تفریقه آیا برابر دی هغه کسان چې پویږي والذین لا یعلمون هغه کسان چې نه پیږي عالم او جاهل نه دی برابر نو مؤمن او کافر نه دی برابر چې د توحید دلایل ورته معلومی هغه او مشرک چې د توحید دلیل نه معلوم کله برابر نه دی قول یا عبادی الذین و ای زما بندگانو او پدې کې زیره دې ای زما بندگانو ای کسانو چې ایمان هم راوړې دې اتقو ربکم او یریږي د خپل ربنا د دې رب حکمونو منه او د نواهیو نه ځان او ساتي اتقوا ربکم یریږي د رب تاسو نه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا د پاره دغه کسانو په دنیا کې په وطن پر خودو په خپلوانو پر خودو بی صاحب اجر با الله وی ورکول شي پورا پورا قل انی امرت ان اعبد الله وای زما نبی انی امرت یقینا ما ته حکم شوه دې ته دلایل وحی وای ان اعبد الله د دې چې زه عبادت کوم د الله مخلصا له الدين په داسې حال کې چې خالص کونکي مدي الله لره چغي لره او دین لره و امرت ما ته حکم کړ شوی دی لئن د دې اكون چې زه شما اول المسلمین اول د مسلمانانو نه په دې امت کې سوال او داغه جواب رجی کته عبادت نه کې نس نقصان به وشي جواب وای چې یقینا زه یریګم کما نه پرمانه وکړه د رب زما د عذاب د رزین لوینا بیا به می د عذاب نه سو خلاصې قل الله اعبدو مخلصا له دینی امخ کې چې ده کنا وای ما ته رب ویل دي چې زما عبادت کوا نو اوس اعلان د دې دې چې ربا زما دا اعلان دې چې زبې واجستا عبادت کوما وای د الله ز عبادت کوما په داسې حال کې چې خالص کوونکې ما غیلر خپل دین لرا فعبدو من ما شئتم من دونه پس عبادت کوئ د چا چې خوخه استاسو ما سوا د الله نه امر زورنه د پاره دی بعض علما وی آیت منسوخ ده خو منسوخ نشو چې کله تهدید مقصد شي قلوا ان الخاسرین الذين یقینا کامل توانیان دیغه کسان خسرو انفسهم چې توان کې چولې د خپل ځانونه او اهلهم او خپل اهل یوم القیامه دا توان د دې بخکار شي پرز د قیامت باندې الا خبردار ذالک هو الخسران المبین دا د تاوان ښکارا لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال د د پاره د پاسه د دینا سوري به د اورنا د تخویب دی سوري به یعنی وریازي به طبقه به کنه د اورنا ولاندې د دینا به طبقه د د اوروي سوري به نه طبقه به ذالک یخوف الله ان سمانا لاندې باندې به اور بلیږي او دی په کې را باندې نو سوال راځي چیرې جی دا تخویفات قران بیانای کافر فیس ابن مجنون دی کې څه پیدا ده جواب دا تخویفات چې یو خوف الله به عباده یری الله په دې باندې خپل نیکان بندگان چې هغه د ګنا نه ځان ساتي بیا یا عباد فتقون او په دې کې اصل وجه خیدا عذاب نه د بچ کېدو چې هغه تقوا ده ای زما بندگانو یواز زمانہ ویری گئی والذین جتنبوا الطاغوت ایعبدوها اوس حالات د مؤمنانو هغه کسان چې غیزان ساتي د طاغوت نه ان د هغه سیز نه چې د عبادت کیږي ما سوا د الله نه ایعبدوها ای عبادتها مدارک کوي داغه د عبادت نه وانابو ال الله او راګرځي هغه الله ته د کفر او د شرک نه توبه وباسي الله وی لهم البشرا اغه د پاره د زیره د جنت فزیر ورک زما بندګانو ته الذين دا کسان دي استمعون القول چې غوږ دی قران ته قول نه مراد سره قران یا غوږ دی اری خبره تا فیتبعون احسنا پس تابعداري کې د خيسته خبري او غلطه نه مني او که قران مراد شي نو قران خو ټول احسن دی نو احسن نه به مراد څه شي شي هغه اوامر د قران شي اولائک الذین دا کسان دی هداهم الله چې خودنه کړی د دی تعالی هدایت کړی دی دی تعالی پس دغه کسان دی دی خاوندان د عقل ام افمن هو افمن حقت علیه کلمت العذاب بیا تقابل د صفاتو آیا هغه څوک چې ثابت شوی د پاغه باندې کلمه د عذاب د کې دې شي په شان داغه چا چې داسې نه نشي کېده اف انت تنقذو من فی النار آیا تخلاص اول شیخ چاله را چې څوک پور کې پراتی یعنی نه شیخ خلاص اولای لكن الذين اتقوا ربهم اوس بیا زیره لیکن هغه کسان چې هغه یې رکړې د خپل ربنا لهم غرفون د دې لپاره به بنگلي من فوقها غرفون دغه د پاسه بنوري بنگلي وي نوري بالا خاني وي نو بنگلی وی حدیث کې راځي نبی علی السلام وی دا سه لوی لوی بنگلی به الله ورکی جنتیان ہوتا چې لاندې نه بدا بنگله د سې پړقېږي او چته بخکاری لکه څنګه چې اسمان کې تاسو ته ستوري ښکاری لکه د ستوري بدا سې زلیږي او لوري بخکاری اسمان دومره اوچته اوچته بنگلی الم تر ان الله انزل من السماء ماء اوس د دې زینب دویم باب دې تر یو سل وختم آیت پوری پدې کې دو دلایل عقلیه بیا تقابل د اوصاف د مؤمنانو او د مشرکانو بیا ترغیب د قران ته او تخویف اخروی ده زجر د مشرکین ته او مثال به ذکر کې د موحد او د مشرک اصل کې دا چې کمی او په چینو کې را بهيږي دا اصلا د باران غوبري زمکه جذب کې بیا د چینه په شکل کې سکیږي را بهيږي نو یو مان ادا دا فسلکه پس چلی دا او بد باران یا نابیع په شکل د چینو کې فل ارض پزمکه کې کویانو کې بیا وب کمی شوی چینه په کې وچ شوی دغه شان د بر د وچه د وارز مکه جنیم بند شي وچه شي غرونو کې چنو کې په کمی شوي بارانونه نشته چینه وچه شوي نو داغه د باران په ذریعہ چې باران ډیر شي نو چینه بیا راډک شي نو یو معنا دا د دویمه معنا پس بوزی د نکې دی او بولرا پر غونو د زمکو کې دا باران چوشي کنن د زمکه د خدای په قدرت ځان تراکای دا الله پاک د چا سینه چې کولاو کې دا ډېر لوی نعمت دی او د چا سینه چې الله بند کی کنه د دین نه نو دا لوی مصیبت او لوی عذاب دی او نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې یا رسول الله د کولاوې دو نخې صدا د دې مطلب نه چې دوم رسینه بری جوړ شي د قشه به خا خو د دې مطلب دا دی چې سینه دی الله کولاو کی نو طالب د اخرت کارونه خوان درکې الانابه الی دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله دا د شرح الصدر علامه ده بیا به ته کوشش کې چې کم یو عمل داسې دی چې په دې باخرت کې ثواب ملاويږي نو هغه پسې به زور لګي دا به تعالی خوند درکړي چې د آخرت ګټه پکې ماغه کار وکړي دنیا چې پکې ډیره ګټه خو د آخرت چې تاوانی تعالی به خوند نه درکړي تبت نفرت کې وای مړ په دې کې آخرت نقصان کی او د دې د دوکې د کور نه ځان ډډه تکول دای نه خرج دنیا سره به داسې مینه نه چې تا د دین نه منی او د مرګ د پاره د مرګ نه مخکې مخکې دراتلو نه مخکې تیارې کول دا د دې څه شی ده علامه او نه خدا او چې مرګ دې مړی لرا شي او تازه نه تیار کړي نو پوه شي چې ستاک سینا الله پاک بنده کړي دا نه د کلاو کړي ته سندرې مو واورا ته غیبتونه مو واورا ته قصې مو واورا خو تا باندې دا سه اثر نه کیږي چې ستا دا وخت پتا ودرې پتا باندې چې دین یو اثر وشي دا صرف په قران کې ده تقشعر زکیږي د دین سرمنه دا کسانو چې یریږي د خپل ربنا خو سکیږي ثم تلین جلودهم بیا مطمئن شي نرم شي سرمنه د دی او زلونه د دی د الله ذکر تا دا د هدایت د الله هدایت کې الله په دې چاله رچو غواړي او چاله رچ گمراه کې الله پس نه به هغه د پارا سوک لار خودن کې په دې ځای قرطبي سخرت کړی دی چې د مؤمن صفت دارې چې د د قران سره صرف د د سرمن راضی کې شي معنا لکه ير راشي ها او بیا واپس زړه او سرمن د الله ذکر تسشي نرم شي نه غو مني وای دای نه دی ویلی چې کله دای د الله ذکر واوري نو په دای څه چلو شي او را پریوزي او ټوپونه وای او مشتیانې کوي دای چرته نه دی ویلی سیدا او بیا وای چې اسماء بنت ابو بکر ابي بکر رضی الله عنها نه چاته پوسو کو چیرې جی دلته څه خلک دي کنه او پاغه څه داسې څه چل کیږي چې بس قران اور نه به وشکیږي نو هغه وته وی چې کانت اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام صحابه اذا قرئ علیهم القرآن کله چې په پاغي قرآن لسته کېده کنه کما نعتهم الله هغه داسې ولکه څنګه چې الله د دې نعت او صفات کړي لري څنګه تدمع اعینهم وتخشعر جلودهم دا غي د سترګو نه به اوخ کې به دی چې قران به اورېده او په وختو باندې به غونه ذکر کېده په سرمنو باندې بس نو چا وته ویل چې رجی تاسو خدا سي وای او دلته کې څه خلک دي کنه چې قران په لسته ولسته شي نو هغه سړی را پریوځي او سچل پیوشي نو حضرت اسماء ورته دا نه وی چې دا خو ډیر بزرګ دی او دا خو د صحابو نم ډیر مخکې شوی دی دا خو دې دل غواړي دا خو دې لوی ولی دې رسیدلې سړی دی نه نه قالت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه وتوی چې شیطان ور دنه شوی دی او د دې سړی نه ز الله پورې پناه غواړم د شیطان رټلې شوی نه دا شیطان دې په دغه کړه لري چې درس نه ایسته دی خلک ولا په تماشا کړی وي دا زنوې مدا سو کوئی اسماء او اسماء سوک د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور دا او د نبی علیہ السلام خینی دا د حضرت عائشه رضی الله عنها خور ده دا صحابیه ده هغه دا سوي قرطبی لیکلی دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې یو سړی په خوا تیرې ده هغه سړی چې د نو قران لستا د قران والا ویني قاری سیبو ساقتون دا سړی بس پروت دی بیاله دی نو چا ورته ویل چې دا ولی ان عبد الله ابن عمر وی چې ما بالو هاذا دا ولی نو چا ورته ویل چې د دې سړی طریقه دا ده چې کله د باندې قران لسته کیږي او د د الله ذکر اوري نو په ددا چل کیږي بس را پریوزی عبد الله ابن عمر سے بوتوي ان لن نخش الله وما نسقط منګه د الله نه یریږو خو منګه کلم را پرینوتو صحابي دی ګره وی منګه هم د الله نه یریګو خو منګه کلم راو نه غورځیدو او نه یو صحابي د رسول الله راو غورځیدا د دونه مخ کې شو لکه بیا وی ان شیطان یدخلو فی جوف احدهم دا شیطان خېټه کې نه نوځي او هغه چې د نور او غرزینو خلکو په د اثر شو د قران اثر نه دی د شیطان اثر په وشو هغه نقل کوي د علامه ابن سیرین رحمت الله علیه نه دام تابعی دی هغه ته چا ویل یې رجی ډیره خسته خبره کړې دا علما ډیر عجیب خلک کنا ویره چې دلته څه خلک دي چې د الله ذکر کیږي کنه یا قران لوسته کیږي نو پاغي باندې څه چلو شي بس را پریوزي څوک له بیا لاسونه مګي او څوک په ټوپونه وي په ځان نه پوي علامه ابن سیرین او توي خان دا سکار بو کو چې دې به د بلې په غاړه باندې کینو او دوی خپې کته زوړن دی کا او بیا به قاری سره ته تو ته قران شروع نو کده د بلې نه د کوټې نخکته را پریوت نو موږ وو چې آ ولکه واقع په سړی باندې حقیقت کې څه چل کېده او کده اوس د قضې کې نیغ ناشته او لکه د موګي او خته نه را غورځيږي او خپوي دی او په پرستو برسترو چې کده ولاړ نو غرا باغی ځان راو بغي بیا پوښه چې دا دال می کچھ کالا کالا ہے دا بیا دا شیطان وسوسې دی یار پوښوي کنه دا بیا قصه بل شانه ده نو هغه وی چې د کوټه سر توخیجی علامه ابن سیرین تابعی دی او عمر ابن عبد العزيز ته نقل کړو قرطبي کې دا عبارت ده چې دې دې کوټه باندې چت او زم دې دویم چت ته چوخیږي او یا له ګوچت دریم چت ته وخیږي بیا وته تشرو شه زکه دې بیا کتر او غرزې نو زبتا ته هم چې حواله کو واقع خو چې دې نه را غورځيږي نو دې پويږي چې اوس دا ځای خطرناک دی دلته مغورځه وزان او چې کم ځای چې کم دینو د سپوسی نو د به ورو غونل ته ورسم لیو به ما سره چلو شو او خلک وی دا کمال تر رسیدلې ده ښا بس دا د پیسو په بارانو نه الله الله دی ځکه قرطبي دا خلق خریخ کړي دي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله بیا مطمئن شي نرم شي سرمنه د دی او زړه د اغه د الله ذکر تا دا د هدایت د الله هدایت کی په دی باندې چاله رچو غواړي چاله رچ گمراه کې الله پس نه به هغه د پارا سوکلار خودن کې افا من اتفا من یتقی بی وچهی سوء العذاب یوم القیامه اوس تخویب د منکرینو تو بیا تقابل دا تقابل په بل انداز دی د اخرت په اعتبار ایا غسوب چې غزان بچکی په خپل مخ باندې نه ناکار عذاب درز د قیامت نه ما تو ګور لکه دنیا کې دا قانون دی چې انسان وسره د خپل مخ د بچ ساتي چې ته یو سړی ته سپېړه ورکې کنه او ته داسې کی نو دې بازار مخ سکی تاو کی چې مخ را لو نه وای نو کدا سټ را لو خیر دی دې ورته سټ تاو کی شابه تر تاو کی پر املای مولا ما خیر دی خو چې دا نازک مخ دا بچ او اسم که ته وګوره چې ورمي نو دې به ډیر کوشش کوي چې دا مخ ته بل خوا واړي خدا کاپیران د دې د لاسونه به شاته تړلي صحیح شو او دی به مخامخ ور تر رواني تاوی دی به شینه نو مخ شلمبي بلیږي نو بس دی بس کړه داسې وته مخړې کله به وته داسې ری بل طرف ته تاوی دوشتنه نو دی به د مخ باندې ځان بچ کی بل څه شي نشته افم یتقی آیا غسوک چې ځان بچ کی به وچی په خپل مخ سره د ناکار عذاب درځي د قیامت نه نو دلته به بیا تقدیر راو باسي کمن هوا جزا کمن هوا ليس كذلك اي دې کې دې شي په شان دا غچا چې هغه داسې نه کلم نشي کېره او به ویلې شي ظالمانو ته اوسکه سزا داغي چې تاسو کوم عملونه کول اوس تخویف دنیوي په ذکر د اقوام مکذبه او سابقه باندې نسبت د دروغ کړو هغه کسانو چې په خوا د دینو فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون پس راغلو دیتا عذاب داغي زینه چې دی پن نه پویدل فسوس کول الله غی ته الخزي رسوایی سکه دیتا نه وي چې خالی اس په خلی وسکه سکه خو د روزم نه ماتیږي کنه کومه خزه ته چې خاون ډیر غوسه کیږي کنه چې مالګه دې نن ډیره کړې دا نن دې مالګه کما کړې دا سیم دماغي ګډوډي روزي والی کنه نو کدا صرف پر جواب باندې تاسو ترکاری وسه کی او بیا تو کی کنه روزه په نه ماتيږي نو په ذوق د روزه نه ماتيږي نو تباغه په عذاب سپوي شي صحیح ده نو دلته دغه ذوق نه دی مراد ګوره امام مبرد دوی دینه هغه ذوق مراد دی چې داغي هغه اثر ټول بدن هر جز جز ته ورسیږي هغه ذوق چې هر اندامه وسکی صرف جبنه او نه یوځي پسوسا کوي دی ته الله ته وبس فازاقهم الله پسوسا کول دی ته الله الخزي رسوایی په ژوند دنیا کې او خامخا عذاب د آخرت اکبر لوی دی د عذاب د دنیا نه لو کانو یعلمون کچرته دی پوی دی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن ترغیب قرآن ته په تحقیق سره بیان کړی دی مونږه خلقو ته په دې قرآن عظیم کې څه شي قرانن په داسې حال کې چې لسته کې دی شي تر قیامته عربی یا په عربی ژبه کې دی یا قرانن معنی دا قران دی عربی یا په عربی ژبه کې غیر ذی وجن چې نه خاوند کوګوالی هیڅ قسم تناقض شک پکې نشتا دې د پاره چې داخلك ځان بچ کې د ګنا نه متشاکسون چې د یو بل نه مخالفي یو کس غلام دی د غنو خلکو او ټول یو بل سره نه لګي چې ته جنگ به کړی کنه د یو بل نه خلاف کله کله شریکان په جنگ شي کنه یو بل سره غم خادم نشتا تل راتللم نشتا او دا د شریکه د ټولو غلام دی نو دا غریب چې دی کار نه سر نه اوسګاریږي یو وته یو کار یادې بلبل او خوراک او د سکاک تپوسی یو هم نه کوي دا غلام دی ورجلن سلام لرجلن او ای برابر دی هغه غلام چې هغه ځان له یو سړي غلام دی بس او توي بسې والے ګډ وکا کنو بیا بیغه ملار شې دې کنه درسته کینه ښا یا می خله ساګ یا راوړو به کو بیا بیغم ازا یا دکان دا سودا راړو بیا بیغم ډډو لګي دا دواړه برابر دي شرم نه حال یستویان مسالا آیا برابر دي دا دواړه په مثال کې په صفت کې نه نه نو دا شان چې دی یو الله بنده دی موحد او د غنو خدایانو بنده دی مشرک دا دواړه کلم برابر دي نشي دی کافرانو بویل الک ګورا دی بویل چې مړه یو سړی دی نو موږ به تخلاص شو الله وتعالى نو چې نبی دا خدای سي لګیا دي تباډو مړکیږي نه دا به ویلی وی کنه کافران به یخ پاتې شي نه د مر قانون د ټولو د پاره یو شان دی هیڅ څوک ته نشي بچ کېدی نو الله او تدسی وای چې نبی کته مړ کیږي نو ولدی بجوندی دی بنمړ کیږي قیامت کې به بیا پته لګي انک میتون او په دې ځای قرطبی لیکلی دی پنځ وجوهات لیکلی دی پای کې سلورم وجه لیکي هغه صدا وای الله د نبی په ژوند د آیت راولېږي چې تب مړ کیږي او دا خلک بوم ډکیږي اخبر بموته الله د نبی د مرګ خبر ورکولی لالا یختلفو فی موته د دې پاره چې د نبی د مرګ په وخت کې دا خلک بیا د نبی د مرګ په باره کې اختلاف ونکي کما اختلافت الامم فی غیره لکه مخکنو متونو چې د نورو پیغمبرانو د مرګ مبارک څه کړو اختلافات کړو وای حتا ان عمر لما انکر موته تر دې چې کله عمر د رسول الله د مرګ نه انکار وکړ وای کچا ویل چې رسول الله مړ دنه پرې توره به سر کټ کوم دی نه دی مړ نو احتج ابو بکر بهذه الايه نو ابو بکر ورته په دلیل کې دا آیت پیش کو په دې دلیل ونیو نو چې ابو بکر دا آیت وی نو فامسکا عمر د خپل خبره نه شو منیش دا کمخ کې نه الله نه ویرا لګل نو دا فیصله بچا کوله یاد شو نو دا دا حکمت پکې او دویم دا دی چې څوک دا و نه وای چې ګنې یرا نبی به نه مړ کیږي ځکه چې د مرتبه اوچته ده الخامس ليعلمه ان الله چې د ته اوخی چې الله پاک قد سوا بینه و بین خلقه د مرګ په مسله کې الله برابرواله راوسته د نبی او د نورو خلقو په مینس کې مع تفاضلهم فی غیره سره د دین چې د یو بل نه په بل څه کې سوي په غورواله شتا معنی د نبی مرتبه او چته ده او د قوم مرتبه خته ده خو په مرګ کې ټول پر دا قانون سره یو شان دی اوس پوه شو په دی باندې ا دا قرطبی لیکلی دی ابن کثیر لیکلی دی دا غ آیتو چې ابو بکر په استشهاد کې پیش کړو یو دا آیت یو د سورته ال عمران دا آیت انک میت و انهم میتون او د سورته ال عمران آیت و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم نه د محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله رسول دی کده مرشي په خپل مرګ یا د بل د لاسونو تاسو به خوند وړي دا دواړه آیتونه ابوبکر پس کې پیش کړی دي په دلیل کې پیش کړی او ټول صحابه و سره منلیو دا ورته نه دی ویلي چې وته خو مماتی ته د پیغمبر علی السلام مرګ نه مانی نبی په خپل وی چې و مماتی زما مرګ هغه د خپل مرګ منی او دی ولا نه مانی نو مرګ په نبی علی السلام باندې سده راغله دی او چې کله په مرګ راغی نو بیا څنګه د دنیا په ژوند ژوند دی شو بیا بیا خو هغه زور شې شو کنه نه هغه جنو د دین سره بدل دی ټیک شو لکنه ثم انکم یوم القیامه بیا یقینا تاسو پر از د قیامت زمون خبر خلق وا نوري نو بیا درو وای وی شاعت والا د حیات النبی منکر دي الکه کله مونږ ویلي دي ظالما ته زمون کتابونه وګوره زمونږ د دې خلې نه خیر دی واوره په کتاب نه پیږي مونږ د انبیاو د حیات منکر نه یو خو مونږ یو هغه ژوند د دنیا د ژوند په شانتا نه دی هغه ژوند د دنیا نه بدل دی د دنیا په اعتبار وفات دي د برزخ په اعتبار ژوند دي هغه ژوند د دینه بدل دی ها ثم انکم بیا یقینا تاسو پرز د قیامت پنځ درف تاسو به جګړه کوي کافر او د مؤمن به جنگي بحث به او د ظالم او د مظلوم به بحثونه الله درا سره دا ظلم کړو دای کړو اوس به الله مال دنه بدلا اخلي دا خبره به شروع ښه فمن ازلم ممن کذب علی الله وکذب بالصدق اذ جاءه اوس د دې ځای نه زجر څوک دې ډېر لوی ظالم داغه چانا چې دروغ وي په الله ګور الله له نایبان ثابتې او نسبت د دروغ یو کاغي رښتینی خبره ته چې قران دې پس داغه نه چراغ دتا الیس فی جهنم مسول للکافرین ایا نه دې په جهنم کې او تصدیق یې چا کړی دی صحابه او په صحابه کې اول ابوبکر دا رښتینی خلک دی یو مطلب دا دی دویم دا دی ولذي جاء بالصدق صدق باندې راتل جبريل کړی دی وصدق به او تصدیق د جبريل کړی دی محمد رسول الله دغه الله وي متقیان دي جاء بالصدق رشتنی کلمه د توحید او صدق به ان در د الله د رسول تصدیق او کده محمد رسول الله نو دای متقیان دي صحیح شو هر هغه سړی چې هغه رښتیا خبره کوي قرطبی لیکلی دی او هر هغه سړی مؤمن چې هغه د رښتیا د خبرو تصدیق کوي نو دا ویون کې او تصدیق کوون کې ټول څه شي دي متقیان دی بس اسانه خبره وکا لهم ما یشاؤون دید پاره وی آغا چې دی غواړي د نعمتونو د جنت نه پنځ در رب ددای دغه ذالک جزاء المحسنین دا بدر د خیستا ملکون کو ليكفر الله عنهم د دې د پاره چې لري کې الله د دینا اسوا الذين کار هغه عملو چې دې کړی د یو ځل بعد مناظره ته لاړ د بادشاه دربار کې مناظره و بادشاه هم خلاف او درباري مليان هم خلاف دا غي دا قیده و چې قران مخلوق دی او د د دا قیده و چې قران قدیم دی دا د الله کتاب دی دا مخلوق نه دی دا د الله کلام دی په دې مناظره وا نو یو خوا ټول شاهي مليان دی او بادشاہم دا مرګره نو په تور د تقاضای بشری باندې د عالم باندې رو براغه چې یاره دا ټول مړ مې نه کی چرته نو شاګرد یو هغه ته وی لړمی یریږي لګ د قران تلاوت را توکا الله اکبر دا آیت واوریدا نو زړی دومره مطمئن شو مضبوط شو چې بیا په شاهي دربار کې د د د आवाज د وجه نه بدا سکړنګار خطه چې الله در سره د نبی نور د چانه سره یری الیس الله بکافن عبدا الیس الله بکافن عبدا آیا نه دی الله تعالی کافی د خپل بنده د پاره بشک چې الله کافی دی و یخوفونک بالذین یریتا پای کسانو باندې من دونه چې ما سوا د الله نه دی چاله رچ گمراه کې الله پس نه به هغه د پاره سوک هدایت کونکې و من یهد الله چاله رچ هدایت کې الله پس نه به هغه د پاره سوک گمراه کونکې الیس الله بعزیز زنتقام اين د الله تعالی غالب او خاوند بدل غستو ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض دلیل عقلی اعترافی ک تپوسو کې دین چې چا پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا لا یقولن الله نو خامخادوی چې الله پیدا کړی لری کون کې د تکلیف د دی الله او ارادنی برحمتنو کې ارادو کې مال الله د رحمت را کولو هل هن ممسکات رحمته اي د دې بندون کې د رحمت د الله نو نه رحمت کولاول شي او نه بندول شي او کاشفاتم د جمع مؤنث غیر اوړه ولردی معبودان زنانه وس نو جواب دار چې او خاص قسم مشرکان ته مراد دي چې هغه پرشته هغه الله سره صدارانه کولې یا هغه بوتان د زنانو په شکل باندې جوړ کړیو هغه ته مراد دي یا ټول مشرکان مراد دي خو هن ضمیر د جمع مؤنث راړه کاشفاتم ضمیر د مؤنث راړه اشاره ده د هغه عجز او د هغه کمزورتیا ته مړ دی خو د خزونم ډیر کمزوري دي نو دی بسنګ امدادو کی واشوي کنه فقل حسبی الله وای کافی دې مال را الله په دې الله باندې ځان دې اوس پاری ځان سپارون کی قل یا قومی وای چې زما قومه اعملو دا دغه توکل بیان دی اوس ها په دې الله باندې د متوکلون ځان اوس پاری هغه سوی وای چې زما قومه عمل کوي الا مکانتکم په خپل طریقه انی عامل یقینا ز عمل کون کما د خپل بیان زر دې چې تاسو به پوه شئ په خپل انجام مې اتیه سوک دې چې راځي هغه ته عذاب یخزی عذاب چې رسوا کوي بدل را و یحل علیه عذاب مقیم او نازل بشي په د عذاب همیشه د اخرت ان انزلنا علیک الكتاب واستسلی رستو د اعلان د براءتنا ان انزلنا یقینا من را لګلې ده علیک الكتاب پتا باندې کتابین قران للناس د ټولو خلقو د پاره بالحق د پاره د اظهار د حق یا بالحق په حق باندې پدې کې ضعیف او باطل خبره نشته پچا چې هدایت حاصل کنو فل نفسه اوس د دې زینا دریم باب شروع کړي آیت نمبر 53 350 تم پورې پدې کې دلیل عقلی به ذکر کړي او دا دلیل عقلی به اخر کې راځي په 52 نپی کوي د شفاعت قهري او زورنا به ور کوي په اعراض د توحید بیا دلیل وحی او بیا تخویف اخروی او زجر او آخر کې به دلیل عقلی ذکر کی الله يتوفى الانفس حين موتها اول ز لفظي معنا کوما او بیا ز تاسو ته پدې کې مقصد د آیت خیمه الله يتوفى الانفس الله روح اخلي د نفسونو نا حين موتها په وخت د مرګ حقيقي داږي کې چې مرګ پر اولین روح دی والی فیمسک اللتی قضا علیها الموت پس سار کی الله غ روح چې پاغه د مرګ فیصله کړی دا و یرسل الاخرى اور اولیږي هغه بلرا الی اجل مسمى تر نیټه مقرره پوری بیا انسان ژوندې شي راوښ شي یقینا په دې کې خامخا نه خې د عبرت د داغي قوم د پاره چې سوچ فکر نه کارلی مفسرین حضرات وای چې د دې مطلب څه دی اصل کې د انسان په بدن کې دوه قسم روح دی یو هغه روح دی چې هغه د بدن نه وځي انسان مړ شي صحیح شو دویم هغه روح دی چې هغه د بدن نه وځي نو انسان تصرف نشي کولای صرف ان سترګې بیا لیدل نه کوي غوګونه اورېدل نه کوي خپې ګرځیدل نه کوي او دی پروت دی وده دی نو چې کله و تاغره واپس شي نو بیا را پاسي د تمیز هغه روح چې ورته وي نو دا دواړه روحونه د انسان نه څوک اخلي الله پاک څه مطلب کله چې انسان باندې الله پاک د مرګ فیصله کړي نو هغه روح د انسان نو واخلي چې کم باندې د ژوند دیو نو د څه شي او کله چې یو انسان باندې الله د مرګ فیصله نه کړي نو هغه روح هم ته الله اخلي چې دیو د کیږي نو الله ته نه دا د تمیز والا روح چې کم دی کنه دا واخلي دې ویلینا اورینا چې کله را ویخینو به را پاسي لکه ما سوتنو د کیږي نو دی ود شي دا ود کېدل په خپل خوخه نه کیږي ته ګورې نه تاسو ترګي پټې کړې دي او بیا خلکو ته ویره جی بیګا مې را بس ټول شپه خوب نه کړې سم سترګې پټې کړې و خوب نه راته خوب چې ستا په خپل لاس کې خزان له بدراوسته وي ته ځان لراوسته شي نشي او چې کله ته نو د کیږي او الله در باندې راولي نو ته به د سترګې کولاوي او دا به بیا پټيږي ته به کولاوي او دا به بیا پټيږي پوه شو کنه ته زمونږ یو یار دی دا ټول ورځ دا کار سترګې به کولاوي او به بیا پټيږي ښا پوه شو ډیر شي ډیر یو یو بل ته ګوري چې دا غ دی یا دی بل بوي دی یا دی بل بوي دا یا دی خیال دې خبره ته یو کس ویلا وې ز پلانې سړې پیژنم څنګه پیژنې په سر به تاری نو ټول خلکو په سرونو لاسونو راخکل کنا نو هغه هر سړی خپل ځان پیژنې نو ګورا دا اوس ته بنو د کیږي او دا به پتا راځي دا اوس تا اختیار کې بیا نه نو دغه روح هم الله پاک اخلي نو چې پچا باندې د مرګ فیصله وشي او هغه ناغه د ساواله روح الله والی تر قیامت او بیا نه واپس کوي او چې په چا د مرګ فیصله نه شي تمیز والا روح ته الله والی هغه او تسار چې پاسېږي نو بیا سکی بیا راولېږي و یرسل الاخرى اوس په دې پوه شوي دا مطلب دی ها دا ماجدیم لیکلی تفسیر ماجدی دا علامه عبد الماجد دریابادی سے تفسیر مظهری د قاضی ثنا الله فانی فتی رحمت الله علیه لیکلی نور علماء لیکلی ويرسل الاخرى نو دا بدن چې ژوندې ده نو دا نه ده چې دا روح پکې بیا وردن نشوي ده به چې وردن نشو بیا خو بسم ګرځي نو هر څه پکې دا آل تنه د بدن د روح سره یو کنکشن وی او تعلق او دا صرف په قدر ما يتعلمو ويتلذذ ثم الیه ترجعون بیا بد الله ته واپس کړئ شي تاسو و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره زجر کله چې یاد کړئ شي الله یکي وازي نو تنگ شزونه داغه کسانو چې ایمان لري په آخرت باندې دی ویلی کنا چې دا زمنګ الہ چې دی دا به زمنګ شفارس کوي او موږ بخلاصي نو الله په رات کې چې مړ ستا شفارس واړو کیږي نه ځکه چې ته هغه بدبخت انساني چې کله د الله توحید بیانېږي نو زړه تنګيږي ته مشرکی او مشرک د پاره شفاعت نشته ده کله چې یاد کړی شي الله یک आवाज نو تنگ شي زړونه داغي کسانو چې هغه ایمان لري په آخرت باندې وي مړ بیا دا مسله شروع کړي دا وي ذا ذکر الذین او کله چې یاد کړی شي هغه کسان من دونه چې ما سوا د الله نه دي اذا هم یستبشرون نا صاحب د خوشاله خوشاله واه واه ارشاد ارشاد یو ځل بیا وایي جی دا بدل بیا شاباسه درکې ښا دا په دونه خوږی لګي پوه شو کنه او په چغه وای سبحان الله چې دا الله توحید ورته بیانې نو بیا به دا سر پر ځمکه ګورمنډلې او بر بر ته نه ګوري بس تنگ تندې تریو کړي هم مرزي دې کړي قل اللهم هو يا الله الله اکبر دا سماره د دلایل خو هو يا الله فاطر السماوات اے پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه عالم الغیب والشهاده اے پوی په پټو ښکارو انت تحکم بین عبادک تب فیصله کې د خپل بندګانو مینس کې په قیامت کې فی ما کانوا فیه یختلفون پاغه سکه چې دوی او پای کې چې اختلاف وکاو نو جواب محذوب دی یا الله ما ته هدایتو کې پاري کارونو کې چې د خلکو په کې اختلاف کړي دي الله ما په خپل دین کلک کا علماء وی دا وسیله د الله پاس ما او باندې دا وګوره کنه فاطر السماوات اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده علماء لیکلی دي چې کله سړی دا آیت وای او دا الله نه دعا غواړي نو چې څه دعا غواړي الله به قبلې دا آیت یاد کا او دا وایا او بیا د رب نه دعا کوا وسیله په اسماء او د الله شو ولو ان للذین ظلموا تخویف او خروی که شي داغه کسانو د پاره چې ظالمان دی هغه سچ زمکه کیری جميعا ټول و مثله په مثل داغه ماهو چې هغه ور سره دی نورم دمرکی یا دا دی دا ګمان کوو چې زمونږ دا اعمال خو نیکی ده آلته به ته پته ولګي چې دوی په ګمان هم نو څه چې دا خو شرک لکه دوی وسوي لما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذل پجی دا خو مونږه ادب کوو احترام کوو مونږ لا لکه مناسب نه دي چې مونږ الله ته ډاری کوایو زمونږ نه مانی نو آلته به ته پته ولګي چې خو دا خو شی غلط دا خو مونږ شرک مبتلا ما لم یکونو یحتسبون یا دا دی اعمال کړیو او د خیالو چې مرګ نه مخکې به توبه وباسو او مرګ راغی او توبه تاړو سم نشو راګیر شو یا دادا چې د یړو د عذاب ګمان نو عذاب او تملاو شي محمد ابن المنقدر رحمت الله علیه قرطبی لیکلی نو چې بیمار شو نو ډیر زیاتې جړل نو چا ورته ویل چې ګوره دا دومره جړا ولې کې ته ډیر نیک سړی وي ډیر بزرگ نو دا وی اسې نه چې زوم د دې آیت والو نه نشم چې زویم ما علم کړی دی ما دین کړی دی خدمت می کړی دی او په دې به زخلاصېګم او مال هغه شعر اخکار شي چې زما په ګمانم نه چې الله وی دا ډو ما قبول کړی دی زه بس کوم ثم اذا خولنا نعمتا منا بیا چې کله ورکو مونږه غته نعمت زمونږ د طرفنا قال دی وی انما اوتیته یقینا راکړې شوی دی دا ماتا علی علم د وجد علم زمانہ د کمال زمانہ دا خو جی ماته چل یاد دی قابل مزکه کې بل چاته ولې نه ملاویږي یا د وجه د علم د الله نه زما په غوړه والی دا سمانا چې الله ته پته ده چې دا نیک دی نو زکه کې نه تعالی دې درکې کنه نو ځان کې تکبر راولي الله وی بل هيا بلکې دغه نعمت فتنه تن نبی او فتنه دا امتحان دی لیکن اکثر د خلکو نه لا علمون نه پويږي اوس د دې زینا خا بل دلیل عقلی اولم یعلم ایدین پویږي یقینا الله پر خیر زخ چالر چې غواړي تنګي چالر چې غواړي دا خو درب امتحان دی یقینا په دې کې خامخا نخې دی هغه قوم د پاره چې ایمان لري قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ترغیب توحید تا او دې زین سلورم باب دې دا بچ دینو تر کمزه پوری تر آیت نمبر 67 وش په ته پوری پدې کې اول ترغیب دې توبه تا بیا ترغیب دې قران عظیم تا بیا تخویف اخروی او بیا زیره بیا دلیل عقلی په ومزل او بیا دلیل وحی او دعوت توحید قل یا عبادی الذین و ای زما بندگانو کسانو هغه ویرا وی په قران کې ماتا د دې آیت نبل آیت محبوب نشته دی په دې باندې ډېر خوشاله یم چې الله وی چر څومره ګناونه دې کړې دي خو نا امید کېږه ما ما نه ما پیو غواړم ما پدې کړ ما بیکینوال ته وی شرک نه ماپ کوم او دلته وی ټول ماپ کوم نو یو جواب دا یا عبادی ویلې ده کنه دینه مراد مؤمنان دي مؤمن خو شرک نه کوي کنه نو دلته د شرک نه ما سیوا نور ګناونه دي چار څومره ګناګاری او چې مشرک نه نو امید کېګه ما یا خو به الله وی مړه زا ما درته دنیا کې بنه باندې پردا چلی و دلته مې معاف کړي الله اکبر څومره خوان به وکي به زبس ما معاف کړي مشرک نه زا ما او بخلی ما بدی کی او کنه خامخانو زد ګنا سزا به ملاو شي او زل خو براوزی کنه مشرک لا موحد لا به همیشه د پاره جهنم نه د الله ډیر شکر وباسه چې الله د توحید عقیده نصیب کړي د قسم په الله لري د دې په شان عقیده په دنیا کې ووم نشته دا ټول ته مراد دي شرک کفر اره ګنا چی خو ان الله یغفر الذنوب جميعا ای بالتوبه صحیح شو الله ټول ګناونه معاف کړي تر دې چې شرک هم معاف کړي کفر هم معاف کړي خو کله چې یو انسان الله ته توبه وباسي نو کم سے کم توبه ستا کار دی او معاف کی د چا کار دی هغه د الله کار دی نو که توبه وباسه الله به معاف کوي چې نه وباسه نو دا خو خپل نقصان دی بیا ها او دا د قران د ډیرو آیتونو سره بیا لګي چې څومره خلکو ته الله د توبې دعوت ورکړي دی ځان له بیا وګوره سورته توبه 104 سورته نساء 110 سورته مائده 73 او 74 سورته نساء 145 او 146 سورته بروج سلورم او د ټولو آیاتونو کې دا وایي چې الله پاک توبه قبلې او الله د توبې تر ترغیب ورکړي نو معنا دا د الله ټول ګناونه معافي خو کلا توبه استو سره یا حسرتا هی افسوس زما علا ما فرت پاغي چې ما کم کمې کړې دي فی جنب الله په دین د الله تعالی کې یا فثواب د الله تعالی کې یا په قرب د الله کې و ان كنت لمن الساخرين یقینا خامخ او مزر ټکو کون کو نام او تقول یا بیاونوي دا نفس لو ان الله هداني دا سن د لکه څنګه چې ته اے بندا په تحقیق سره بشکا په تحقیق سره راغلی دي تا ته زما آیاتونه پستا نسبت د دروغ کړو اغه تا واستکبر تو ځان لري غټ غنلو وکنت من الکافرین وی ته د کافرانو نا و یوم القیامت تخویف اخروی پرز د قیامت په سبب د کامیابی د دای باندې نه ورسیږي هغه ته تکلیف او نه بدی غمجن شي الله خالق کل شیء دلیل عقلی الله پیدا کون کې دا رشید او د الله پر رشید ذمہوار له مقالید السماوات والارض د الله د پارا چا بیان د اسمانونو د زمکو دی یا معنا خزانه د اسمانونو د زمکو دی مقالید چې جمع د مقلات شي نو دا یو په معنا د مفاتيح مرضی چابيانې دویم په معنا د خزائن مرضی والذین کسان کفرو چې کافران دي کفر کړي پایتونو د الله تعالی باندې دغه کسان هم دی تاوانیان قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون اوس دا تفرید په تیر شو دلایل وای ای بغیر د الله نه تاسو حکم کوي ماتا چې زول عبادت کوم جاهلانو ګور چې د غیر الله د عبادت حکم درته کوي ک پیر دې ک مولا دې کار سو دې نو دا جاهل دې ولقد اوحي الیک و الی الذین من قبلک دلیل نقلی او دلیل وحی په اثبات توحید او پر د شرک والارض جميعا قبضته يوم القيامه دا زمکه ټوله په قبضه د الله کې به د قیامت پر ځ باندې قیامت زکه یاد کې چې ټول مخلوق به ولاړی در په دربار کې او هغه ځکه به اختیار دی او الله والسماوات مطویات بیمینه الا من شاء الله مگر هغه څوک چې وی غواړي الله هغه باندې به مرګ ناراضي ثم نفخ فی اخرى دوی مشکلی بیا به پوکې وړې شي په دې کې دوباره فیضا هم قیام ینظرون پس ناسا په دایبا ولاړی چې یو بل تبګوري ټول خلک برا پورته شي او دا سلويخ کاله بعد به دوی مشکلی والے کیږي وجیء بالنبیین یا کې به خودشي آسماني کتابونه الله اکبر قران بمی تورات بمی انجیل بمی چې ته په کوم یو دنیا کې عمل کو نو چې په کوم یو کړي او چې په یو عمل نه کړي بس وای وجیء بالنبیین راب واستشی انبیاء او شهدا او او شهدا او گواهان انبیاء به چې دینو په خلکو گواہی کوي گواهان بم گواہی کوي وقضی بینهم فیصله وکړي شي د دې په مینس کې بل حق په انصاف وهم لا یظلمون او دې باندې به ظلم نشي کوله ووفیت کل نفس ما عملت پورا بدل باور کې شیر یو نفس داغه چې کوم عمل کړي دي او دا الله پاک خپو دې پاغه چې دې کم کارونه کوي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا او بشړل شي او عذاب اخروی بیان بو بتل شي او بشړل شي هغه کسان چې کافران دي جهنم ته ډلې ډلې زمرا ټکه دیو کته زمر بوي ښا لقاء یومکم هاذا د ملاقات درز استاسو نه چې دارا وای باغی به شک راغلیو ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین لیکن ثابت شوه د کلمه د عذاب په کافرانو مونږ ایمان نه راوړې او به ویلې شي د نشه دروازو د جهنم تامه شوه دی پای کې پس ډیر بد دی زید تکبر کوونکو وسیق الذین اتقوا ربهم ال الجنت زمرا او روان بکړي شیغه کسان چې ځانې بچ کړو د خلاف در خپل نه جنت ته ډلې ډلې قرطبی لیکلی دی کنه د کاپیرانو په باره کې وسیق الذین وی او د مؤمنانو باره کې وسیق الذین وی له خو دې سوق کې وسیق پر سوق په لمانه صدا شړل نو د کاپیرانو شړل بسنګي دی په پیاده روان او نه بزی خپې به کله کې کړو پرشتو سره به کوته کې ونیولې به شبا رب تی وباسي مخکې کېږي سیدا نو اغي به شړل کېږي او د مؤمنانو په خپل خپل نزي چې ستړي نشي دیله به سورلې راوستې شي او پاګه سورلو باندې به د پاسه کې نه ولې شي او پرشته به بیا غ سورلې شړي چې مؤمن ته تکلیف ملاو نشي تر دې چې کله راشي د دې جنت ته او وفتحت ابوابها او کلاو شوی به دروازې د جنت مخکې ویلو فتحت ابوابها بغیر واوا او دلته وی وفتحت ابوابها و په ګراغه نو یو خو تاسو تمام مخکې ویلې دي که تاسو نه ير شوی نه چې ګوره د عربی قانون دا دی چې اته یو شی تعداد اتو تورسی نو هغه سره سره راځي و او راځي نو دا پوي شپه دی د جهنم دروازې بسوي و لها سبعه ابواب او د جنت دروازې بسي اته وي نو د جنت دروازې اته دي نو زکه وفتحت ابوابها وي حدیث کې راځي کنه فتحت ابواب الجنه الثمانيه یو دویم دا چې وفتحت او فتحت کې دا فرق دی چې جنتیان جهنميان را رواني نو د جهنم دروازه به بند دی چې دا گرمایشت نوځي کنه دنه پکې بڑاس جمع شي چې دې دې ورته راورسي نو دروازه به کولاو شي نو دالم بیا او دا بڑاس په پیول ورشي نو دا به وسوځي او بیا به ورته دنه کې نو دغه غبړا سم افانه شو دیم هغه دی وسوځول او جنت چې ده کنه په حدیث کې راځي چې د هغه خوشبوئی به د 500 سال سفر چې پاتې دومره لري کنه نو هغه خوشبوئی به دون لري نه راغلي چې ده په دلار روان دی دا بوی په لګي نو خوان به ورکی مخ کې نه به دروازې کولاوي خو شوس په دی باندې مجرم چې کله خلک بوزي نو مجرم له دروازه ال کولاوي چې مجرم دروازې ته ورسي کله هم درې لګوي ودرېږي چې ور کولاو او چې کله د ملما د سړی راځي نو مخ کنه وته دروازه سره کړي کولاو کړي چې بیا انتظار پکې نه دا خدای الله ملمانه دي دا جنتیان کړ مخ کنه به دروازې کولاوي ها د جهنم چې مشرکم ملکه ده پرشتہ دا غي صد چې هغه نگران هغه مالک نوم دی د جنت چې کوم مشر ملائکه ده دا غي سنوم دی رضوان وقال لهم وی بدایت چوکی داران د جنت سلام علیکم سلام دی پتا سو اے جنتیانو طیبتم خوشاله اوسې گئی یا طیبتم معنا دنیا کې تاسو خسته عمل کړو خسته بدله ملاو شو نتبوأ من الجنه حيث نشاء اوسیګو منګه زه حاصلو منګه د جنت نا کم دې کې چې خوخه زمنګا فنعم اجر العاملین پس ډیر خده اجر د داسې عمل کوونکو وتر الملائکتا عظمت د قیامت ویني بت پرشته حافینا ګرا چون کې به من حول العرش ګیر چا پر د عرش نام قیل ویل کنا قائل معلوم نه دی هر طرف نه بچی شروعي الله بم وای نو ما پرشته بم وای جنتیان بم وای حور او غلمان بم وای الحمدلله رب العالمین صفاتونه د کمال دی خاص الله د پاره چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی صورت کې رد د شرک په عبادت او رد په عقیده د مشرکینو نیمه ګنټه تفریدا او بیا ځان را رسوي خان واخر دعوانا